او بیا رد کوي د شرک فعلی او رد کوي په دلیل د مشرکین باندې ذکر کوي د تحریماتو الہیو زیر او تخویف اخروی دا به ذکر کی دا واقعا د آدم علی السلام تقریبا په دویم ځل باندې دی ځای کې رااله او دی ځای کې د دې واقعي مقصد دی رد د شرک فعلی او دارنګ مقصد دی اتباع د ما انزل الله ولقد خلقناکم ثم صورناکم چې خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه موږ تاسو پیدا کړی او بیا هم در لشکل در کړی دی بیا هم پرشتو ته وی چې آدم علی السلام ته سجده وکړي نو کوم خود جمع صیغه ده یعنی انسانان یادای نو مونږ خو لا پیدا یو انسان هم نو بغیر د آدم علی السلام نه چې الله پاک پرشتو ته حکم وکړي چې آدم علی السلام ته سجده وکړي او اول ورل الله شکل ورکړو بیا چې دینو الله دنیا تراوسته او پیدا کړو نو دې سمانه ده اصل کې ترتیب بداس شي ولقد خلقناکم اے ولقد خلقناکم نطفه مونږ تاسو د نطفه په شکل کې پیدا کړی وای ثم صورناکم بیا هم تاسو له شکلونه درکړل د نطفه نه بعد رحم کې او چې بیا دنیا ته رالی ثم انا نخبركم بیا مونږ تاسو له خبر درکو چې قلنا للملائکه تسجدوا لآدم مونږ پرشتو ته دا هم ویلو چې د دې نکاح آدم علی السلام ته سجده وکړي یعنی ان نخبرکم بشی من خبر درکو یا علما وی خلقناکم کې مراد آدم علی السلام شو او کوم سی غې د جمع راوړه تعظیمن چې تاسو بابا می پیدا کړو د خټینا بیا می ولا شکل جوړ ک بیا می پرشتو ته وی چې آدم علی السلام ته سجده وکړي ما منعک سشه دې چې من کړو تعالی را الله تسجد دا چې تاسو جدا نه کولا نو دلته اوس اشکال لې هغه اشکال دا دی چې دا خو د سجدې د نه کول نه نه منې کو د سجدې د کولو نه منې کړي او دلته لام راغلي یا دلته عبارت کې به تقدیر را وباسي او دا څه به وي ما منعک ما منعک واسترک الله تسجد څه شیو چې ته منې کړې وي او ته دې ته محتاج کړې وي چې تا سجده ونکړه یا د سکه چې دا منعکا په معنا د استور راکا دا تکبر نه دی دام یو عجیب شی دی د اوس د دې ممنه په دیم نه پیګی د تکبر د وجنه چې ور خده او که خټه خده علما لیکلی دی چې ډېرې وجې دي چې داغه په وجه باندې خاور چې دا نو هغه د ور نه بهتره ده خو دې ظالم ته خدا پته نه وکړه یا وخت تکبر د وجې نه نه منله یو په خټه کې چې ده نو سکون ده وقار ده صبر ده حیا ده او په اور کې چې ده نو دا خبرې نشتا اور کې سکون نه اور کې وقار او صبر نه حیام پکې نه دویم دا دی چې په جنت کې د خاورې ذکر شته د اور ذکر پکې نه دی راغلی او د جنت خاوره چې دا هغه به داسې خاوره نه لکه دا خاوره د جنت خاوره چې دا نو هغه به د مشکو د عنبرو په شانتي او د اور ذکر پکې نه دی چې اور بم پکې او جنتیان بزان لپکې پخله مخله کوي په جمی کې یو بډای خزه مړه شو ازامن ډیر سادهګان نو ځان ته اور بل کړو نو خپل مینس کې ناس دی او دا غي مړې مور خبرې کوي کنه دا سه خزه او دا سه والله دی بخي نو یو وی کعبه الله پاک بخلی اوس بچده نو اور تزان ال تودی را تودی کنه نو ال ته بګیدا نشته چې اور ته بزان تودی اور ته به سم سرمن اړای نو ال ته اور په جنت کې ډوشتنه بل معنا ور چې دی نو دا سبب دی د عذاب او خاور چې دنو هغه سبب د عذاب نه دی ور کې شی وغورځو نو سوځي خاور کې محفوظ شي زرغون شي بل دا د چې ور چې دی هغه د خاور نه مستغنی نه دی او خاور چې دا هغه د ور نه مستغنی ده څه مطلب ته دلته راشه لکه دلته ما ته مخامخ کې ا موبایل هم راوړل انسان استاد ازې شروع ځانخه دلته مخامخ چې د لاس دې ما تخکاری راغلی وشوي خوره چې دا نو هغه مستغنی ده د ورنه او ور چې ده نو هغه مستغنی نه ده د خاورې نه څه مطلب ګورا په دې ځمکه باندې ور بلیږي اس اثر په نه پریوزي خو ور چې دینو هغه خاورې ته محتاج دی ځکه هوا کې خو نه بلیږي او خاور اور ته محتاج نه ده بل دا دی چې په اور کې هغه طاقت نشته کم چې په دې خاوره کې دی په خاوره باندې اور بلوا اسم نکېږي خو اور بلیږي او خاوره د پیورو ورزول نه اور مړ شي دیو جنا چې کله اور ولګيږي دا زما یو تجربه ځان سره یاد ساته نو د اوبو د ورړولو نه چې ته په اوبو ورواړې هغه دومره پیدا نه کوي لکه خاوره چې په روغ ورځي هغه چې سونه پیدا کوي ولې چې وب په ورواچه او لمبي نو هغه په سکندونو کې ځان ته بیا غلون لر خشاک وچ کی او بیا سوځي او خاور چې دنو د کې ثقل لې دای وس تاسو خاموش کی نو هغه ور لاندې مړ شي او خيار زمیدار چې داغه په بټۍ کې ورو لګي نو هغه ور په سیار سپن کی وبو مو په نه غورځي ځکه دا به په وبو نه مړ کیږي ور بن کیو اکړکی بن کیو چې کمزې کې سورې نو هغه ور پسې بن کی نو پای کې دن نه بس هغه و ګیس جمع شي نو مړ شي او چې زمونږ په شان لیونی نو هغه زر ویل اور لګیدل دی ور کلاو کې او چې کلاو کې دونه لمبي چې به وته څوک نږدې کېدې نشي نو دا خاوره کې ثقل دی دا دا اور کې د پاسه به داسې خاموش نو په سو طریقو باندې خاوره هغه د اور نه بهتره ده بل په خاوره کې ثقل دی اور کې خفت دی چې لګا واراله دی خو دی خو لم بیوړي او خاوره ګرځاو چې کوم پایوړې ستا خو خره الله خو مالا تر تر قیامت پورې چې ده کنه مهلت راکړه نه تر دوباره پورته کېدو پورې د دې ظالم دا مطلب چې ما باندې اډو مرګ را نشي هم د قشان ژوندې پاتې شم نو دوی مال مهلت راکا تر رس تر دوباره پورته کېدو پوري یعنی تر قیامت ورځ پورې چې قیامت کله قائم شي یو خدا چې قیامت راشي کنه میدان محشر ورځ پورې چې خلک دوباره ژوند شي الله مهلت ورک خدا سینا قال انك من المنذرين وی الله یقینا ته د مهلت درکړې شونه یعنی مهلت در کومه خدا مهلت دی تر اول شپې لې پورې چې کله قیامت قائميږي هغه پورې مرګ به په دوم راضي ښا قال فبما اغويتني ويرجي پلانې ډېر مستجاب الدعوات دی شیطان خو مستجاب الدعوات د دخم دا دعا الله قبول کړه ها مولت ولور دا په دې باندې سړی کمال ته نه رسی چې دعا چرته وشو بس قبول شو دا کله الله امتحانن هم قبلې نه غلار د دې کلی مراد نه ښه نه غلار موږ مخکې سورته فاتحه کې د دې وضاحت کړو درې معناګانې الته موږ کړوې چې قران ذکر کړی دا درې واړه یو معنا وا العبادت لله وحده او دا قران کې دی لکه سورته ال عمران 50 م آیات سورته مریم شپږ دیرش سورته زخرف 64 سورت یاسین آیت نمبر 61 بل معنی وا سبیل الرسول سورت یاسین کی اول کی انک لمن المرسلین سورت فتح دویم کی سورت زخرف درش پیتا او یوش پیتا کی او بل معنی وا د قران عظیم وهذا صراط ربک مستقیم سوره انعام کې تیر شي قران عظیم چې ده سوره انعام 127 او سوره انعام 154 دا دو آیاتونو کې قران هغه تم صراط مستقیم ویلي نو دا درې معناګانې شوې زه به دې ته ستا په نیغه لاره کې کینم یعنی ستا عبادت ته به نه پرېدم هر کار به کوي خو ستا عبادت به نه کوي زه به ته نیغه لاره کې کینم قرآن ته به نه پرېدم نور بار علم زده کوي قرآن به نه زده کوي اوس دلته ګوره مولانا صاحب کنایه ده تعمیم د اطراف ہوتا چې زب یو طرف تم پدې کې کمې نه کوم هر طرف نه برازما او وسوسه به ورته اچو خي طرف نه ګس طرف نه مخ کې نه رستو نه هر طرف سلور اماکن دي سلور طرفونه دي سلور واړې ذکر کړل خودوی ذکر نکړل یو بر طرف او یو لاندې طرف بر زکه ذکر نک چې بر د الله رحمت راضي او د ته خو شیطان زکه وی چې د شتن نه ده شتن په معنی د لریوالي د الله د رحمت نه نو د الله د رحمت نه بعید ده نو دلته د نشرات او لاندې طرف نه زکه وسوسه نشي چولې چې دا دومره متکبر او چې آدم علی السلام ته سجده نه وکړي نو دا غن وسی کړ وسی ته بده کم زنه سر ټیټ کی نو هغه غرور خو پکې وسم دی او باقی سلور واړه طرفونو ناراضي او تا ته وسوسه باچي دویم دا چې دې کې اماکن مراد نه دي من بین ایدیهم د دین هغه مخ کې رستو خي او ګس طرف ته حالات مراد دي ما ته ګوره لکه مخ کې انسان ته څه شي دي په زندګۍ کې مرګ را روان دي دار چا مخ ته دي لیکن شیطان دا کوشش کوي چې د مرګ نه تا غافل کی او مرګ د نیر کې نن سبا مرګ د هر چا نیر دی او صرف خپل د دنیا ژوند ته خیال دی د مرګ نه رستو د قبر زندگی ده هغه د خلکو نه یره د چاغې له تیارې وکړي حساب کتاب دې د میدان محشر هغه ير دی جنت دې جهنم دې نو دل تیارې بت پاتې کومه من بین ایدیهم د مرګ نواله تر هغه قیامت کې چې څومره حالات دي د ټولو نه به غافل کوم دی ته به توجه نه او درستو څه شي دي ورستو د انسان نه دنیا پاتې کیږي نو زبه دنیا کې مشغوله کوما چې د درس لاره روانيږي نو زبه تم چیا لکا نن خو د تماکو د کرلو دغه د تماکو کرل غواړي یا لکه هغه شړشم چې دی پوخ دی هغه ری بل غواړي او یا د الله بنده دا خو چې دنو پلانې کار کول غواړي سپری کول غواړي او دا کول غواړي زمیدار نه دی دی به بالکل په شل رمضان تیر شي خدای وزګار نشي شیطان وته نه راپي چې یو رمضان کې یو کاری نو په بل کې به بل کاری په بل کې به بل کاری نو دی وی کال لبا که خیری خامخا کې نه ما نو چې کال راځي نو نور دونه کارونه ولا کتلی چې د دینه سی وای نو دې ځوان شو بوډا شو خود ته مکمل او نشو چې د الله کتاب تکینی او د عبادت د الله پاکو کی ها نورستو به دنیا کې مشغوله کوم شیطان په دې نه خپکیږي چې ستاره مال ډیری شیطان وای چې ایمان دې د پکې نه نو مال در قارون نم تا زر ډیری ز پروا نه کوي خو چې ایمان را نه وي نه ځان سره انو رستو به دنیا کې مشغوله کوم وعن ايمانهم خي طرف نه به تر اعظم نو خي طرف نه راتللو مقصد دای چې اعمال صالحه کیږي په خلاص باندې ډیر نو زبده د اعمال صالحه نه چې دین سکوما پاتې کوما د نیکی کار به تګرانو ما او د ګنا کار چې دی هغه به تخخ کار کوما نو دې بنی کې نه کوي دا به په بوج کیږي او رستو د د ګس طرف نه به تر اعظم نو ګس طرف ته زړه دی او ګناونم ګس لاس باندې زیات ایت نسبت کیږي نو زبه ګناونو کې مبتلا کوما د ګناه کار به تخخ کار کوما ولا تجد اکثرهم شاکرین تب اکثر د دین تابعدار نسې کې نمومي اکثر بنا پرمانای قران شیطان چې کوم ویلو نو هغه شان دم نو زبر کوما جهنم تاسو ټولو نا یا وایا آدم اسکن انت وزوجک الجنه شیطان هو را چوټی کنه وزه د جنت نه علما کله کله وای وای شیطان یو سجده و نکړه نو حال دا شو بنده دې په دې خپل ذهن کې سوچو کی چې دې سمره سجدي د الله پری دی یعنی سمره دې منځ نه کوي کنه نو چې دې به الله پاک د سره سکه نو د الله د حکم تعمیل چې دینو اغا ضروری دی وای شیطان له الله مهلت ورک تر قیامت نو د شیطان دا اولاد بم تر اخره ژوندۍ کدی باندې مرګ راځي نو دا وعده صرف د بابا سره ده دای سر تک یو شیطان درخواست منظور شوه دی اغه نه مړ کیږي او نور شیطانان هغه باندې مرګ راځي لکه څنګه چې دا نور مخلوق دې پیدا کیږي او مړ کیږي نو دای کوم پیدا کیږي او مړ کیږي خدغه بابای چې دینو دا به همیشه ژوند کوي نو خخ بشي نو بیا به قیامت کې د دین بیا دوباره ژوند کیږي یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا اوس د الله د یو نعمت تذکرہ چې الله تاسو د پاره جامه پیدا کړې ده ګور دا جامه د الله صدا نعمت دی اوس باز خلک د سری چې خدای ولا عقل الټه کړي دي اغه له دا خوان ورکی چې بربند ګرځا نو هغه که سړی دی او که خزی دی بس ورور ټول بربند دی خاص چې تر دونه ونه لکه د ماشومان د پمپر یو شی چولې او نور خیر خیریت ها دا هم څه مرز ځان کې پیدا کړي انسان الناس باللباس ته ها دا انسانان نری دا پر جامو خخکاری چې جامې دې تلری کړل نو والله چې چې دا دا دا غوام ته خخکاری ها لباس دې لباس نو کدا الله پاک په دې د پاسه داسې سبانی پیدا کړي د سپینه جوړه واچوانه بل رز تور واچوانه بل رز جړه واچوانه بل رز خړه واچوا مړه خو چې دکان ته ورننه وته نو ته په کې حیران شې چې کومه جوړه واخلم چې ستا کومه خوخیږي نو هغه اچو نو دا لکه چې تر روزانه ځان لدا بڼي بدلې را بدلې پوه شو دا زینت بدلې را بدلې یو قسمه جوړې نه دړه تور شي بل قسمه واچو بل نړه تور شي بل نو دا الله پاک تا باندې څومره لوی نعمت کړی یو قسم ټوپۍ د خوخه نه لري که بل په سر که بل د خوخه نه بل په سر که یو قسم پټکې د خوخه نه لري که بل و یو قسم پیزار د خوخه نه لري که بل واچوا نو چې دا اوس یو شان وي نو دا به سونه بد لګي دی سي لبر انسان ګورې نه د هر شي نه ډیر زړه توري ښا درې ورځې غوخه اوخره په سلوره مرز برې ساګو تزړه کی او چې درې سلو ورځې چاولې وخوري نو بل به چې داسه کار دی او چې دوه ورځې ډوډۍ وخوري به چې بل شي پکار نو تعالی الله د سې یو سیز درکړي دی چې ته پکې آزاد کړي چې څه شي ستا خو خیر او غواګانو ته وګوره نو سارو ما خام دا غیاګاری دی وخوري او یا بوس دی هغه ته ولاړی او میخي پتا الله سونه مهربان دی خو چې ته ناشکر کنه نو زه څه وکم ګنې دا خله دیوال غواړي یا بنی آدم اے اولاد آدم علی السلام قد انزلنا علیکم لباسا او د زنانو د پاره خود سه جامې چې زماره توبه چې د څومره نقشې دي ظالمانو خلکو سره نوې نوې طریقې او په نوې نوې ډیزاین باندې او دا د بخت لورګانې غلری کې بربند روان په تحقیق سره را لګیلې دي موږ پتا سبانه جامع یو واری سواتکم چې پټي ستا سو بدنونه وری شاو زینت ده د حیا نه د حیا دا ډیر لوی نعمت دی ښا اذا فاتك الحياء ففعل ما شئت کله چې درنه حیا لاړه بیا خو چې سکه نو هغه کوه زمونږ خو زمونږ ضمیر دانه مني چې دا جامع لګي لنډي مونږ دا مزه نه کوي لګي تنګي مونږ دا لری کدا صحیح نه دي او خلکو دا څه شی چولې چې دا پتلون چې وته وي کنه او دا بل شی څه شی وته وي پینټ ټیک پینټ ها پین شپ دا شی زونه چی دي زما د پر رب قسمی کنه چې کمال سوق سره پیسې مرا کوي چې دا واخلا ا صرف دا یو غنټه لوا چاو قسم دې کو ته تیار او دای په پیسو باندې واخلي په زرګونو پیسې په ولګي او به واچي دا بس کاری چې د سړی یو یو اندام بیل بیل پکې ښکاری نو دا خدا جامې دی لدی چې ستا په کې اندام بیل بیل نه معلومي چې ستا ګوره دا زخی چې دا سونه دی دا زخی چې دا سونه دی او نور یو یو اندام خی چې هغه سونه دی نو ته سوچو کاسي دینه خو بربن خوي خان او جلابیا په کې سجدي لاله شي یا الله زماره توبه چې انزلنا علیکم لباسا موږ په تاسو جامې را لېګلې دي نو اصل کې یو خو اسانه معنی وکا نو ټول لانجونه بخلاصه انزلنا دې په معنی د خلقنا موږ تاسو د پاره جامې پیدا کړې دي بس لاس خو کداغه معنی کې نوم صحیح کیږي دا جامه څنګه جوړیږي دا خو کپڑا د چی کنه دا کپڑا د سنه جوړیږي د تار نه نو تار د سنه جوړیږي مالوچ نه مالوچ د سنه جوړیږي بومبې نه بومبه د سنه جوړیږي دا په پټی کې بوټي را زرغون شي او دا بوټي پس کیږي د باران په ذریعہ باندې نو انزلنا سشو من باران راو وراو نو چې بارانم راو وراو هغه په ذریعہ پنبه او شو پنبه نه مالوج جوړ شو د مالوج نه تار جوړ شو تار نه سره جوړ شو نو انزلنا دې کنه دې اولنا اصل خود برنو باران راغله دې کنه ٹھیک شو مثلا قد انزلنا علیکم لباسا او یا دا جوړی کې د سارو د وړونه دا د ګډي بيزي د وخانو پشم د ګډو بيزو وخته دینه د واسکټونو کوټونو جوړيږي نو هغه هم بارانو شي هغه غیا په زرغون شي هغه هغه اوخوري نو بل ترقی ملاويږي کنه په دې طریقه قد انزلنا علیکم لباسا په تحقیق سره پیدا کړی دی منګه تاسو د پاره جوړا یار لګلې د پتا سو باندې لباسن جامې پردا یواری سواتکم چې پټی تاسو عورتنا الک جامه دې لد چې عورت پټ وسو کوی کو د دې خلکو دا خیال دی چې بس دا قدبر او قبول صرف چې کوم دی کنه دا عورت دی نو ځکه د یو جنگي غونه چولې داسې وړوکې غونه نه د سړی عورت من تحت سره الى الركبتين دا د نامن لاندې تر زنګونونو پورې دا ټول بدن عورت دی او زنانه چې د داغه ټول بدن عورت دی نو دا د دې پټول د سړی د پاره فرض او د زنانه د پاره ټول بدن پټول فرض دا لازمی دي ها یواری سواتکم وریشا او پدې کې زینت ده د عورت پټول خو په یو زړې جامم کیږي خو نه دې کې زینت هم ده نو ستا په جوړه کې به دوه خبري یو بچ عورت په پټي او دویم چې زینتی نو دیو صرف زینت کوي او د عورت خیال نه ساتي د سې نری نری جامې راويستي کنه چې د میانو جال به تلاخی پوښوي او دا وای د زنانو جامې دي نو زنانه به داسې جامې ناغوندي نارینه به داسې جامې ناغوندي چې د اغه دن نه بدن پای کې د بار نه معلومیږي خدای خبر چې سو سو جوړي به کنا او روزانه بدلی را بدلی خو تقوا پکې نشتا پرېزګاری پکې نشتا نه لباس التقوا معنی تقوا جوړا یعنی ځان کې تقوا پیدا کول د ګنا نه پرهیز پر ګنا نه ځان بچ کول دا بهتر دی نو نه اصل جامع د رب تابعداري ده یو مطلب ده دویم لباس التقوا نه مراد عمل صالح یا و لباس التقوا جامع د تقوا عورت خو پاره جوړه پټیږي خود سه جوړه جوړه کا چې کې تقوا او می کلا او جوړه ده او د نبی علی سلام نستونی به تر دې در دې ځای پورې ته تاسو وای رسغه او تعربی کې وای بن مړوان موږ ته مړوان وای کنه څوک ته موټي وای کنه تر دې زه پورې بد نبی له سلام نستونه او اوس د خلکو نستونه کم زه پوری تر دې زه پوری خزو پکې تر دې زه پوری نستونه د دې سره وسکه ولباس التقوا ذالک خیر د سه جرابو په شان جوړې ما جوړاوه چې هغه تا په د سن خطې لکه جرابه چې سړی په سن خطي کلاو کلاو جوړې جوړې کا د پرېزګاری جوړه بهتره ده ښا د لو پرې نه وسلکانم داسې شی شروع ک چې تب حیران شي ان چې کله خپل شکل بدل کی بل چا شکل کې راشي نو بیا ښکارا کیږي کله د د زناور شکل کې راشي کله د پیر سیب شکل کې کله د نارینه شکل کې کله زنانه شکل کې بیا بخکاری کنا خو چې کله خپل شکل کې نو بیا نخکاری چې کله دای داسې کارو کی کنا چې عورت اخکاری تو ته دا مکه ودا ناروا دی زمون مشرانو داسې کړی دی مونږ به خود کو مشرانو ولې داسې کول ګوره په خوا یو غلطه طریقه دا مشهور و چې څه خلکو جاهلیت هغه به بیت الله ل چرال نر زامنو به جامع پاک ویستي او بربند بچ دین لوانو بیت الله نه به تواب کو سړو به درځه کو او خزو به د شپې کو ولی وای په دې جامو کې منګه ګناونه کړی دي او په دې ګنا ډکه جامې د خدای کور لمنګ نه وړو منګ به د خدای په کور کې بربن ګرځو او چې چا به ته ویل چې لکه شرم دی د خدای د پاره منګ هر قرباني کو شرم خو به خود قربانو دسه ظالم زمون خدای په نوم خو خلک بلا قرباني ورکي روزي نيسي منځونه کوي نو موږ به د خپل ځان نخکارا کو دا بي عزتي د الله لپاره موږ ته منزور ده وي نو دقه شانه به بربند ګرځیدل نو الله وای چې دا به حیاي کله کین نو ما خو تعالی جامع را لګی دي چې دا چوا او تی وباسه وی ولی وی دا زمون مشرانو داسې کوي دویم دا د بهایین مراد حلال اشیاء په ځان حرامول بحیرا صاحبہ وسیله او حام د پزان حرام کړو چې تا به تول چې دا خالق الله نه دی حرام کړی ولی حرام وای وای زمون پلارانو نکونو بداسې ویل موږ داغي طریقه نه پریدو وسم داسې خلک کوي شرکیات کوي بدعات کوي چې تو ورته چې دا ولی کوي دا زمون د پلار نه طریقه ده نو پلار نیکه دې څه پیغمبران دي سره چې دا غي طریقه به نه پرې دي یا شرک به کو فاحشه نه مراد شرک الکه مکه ودا شرک دا خو زمونږ د مشرانو تستور دې دا مونږ نه پرې دوه نو دا دلیل خو نه دی چې تر مشر طریقه باندې پرې دی وای حکم کړی دی رب زما بالقسط په انصاف دا اوس تفصیلی جواب زما رب وای چې تاسو انصاف کوئ انصاف نه مراد توحید دی واقیم وجوهکم دا چې قائم کې خپل مخونه ان نفسنا عند کل مسجدن معنی فی کل مسجدنا پر جمعات کې یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجدین بیا خطاب دی په یا بنی آدم سره او په دې خطاب کې بیان دی د تحلیلات الله او د تحریمات الله دا بیانې چې الله کوم شیزونه حلال کړی دی او کوم حرام کړی دی یا بنی آدم ای اولاد د آدم علی السلام خذو زینتکم ونی سی زینت خپل عند کل مسجدین په هر جمعات کې چې جمعه تزه نو زینت سره لاړ شې یا لکه ما ته ګوره مخ کې ویل کنه چې جامه لار علی ګلې د دو پیدې پکې دی یو پکې د بدن پټواله دی دویم پکې سره زینت دی نو چې جمعه تزین خ جوړه واچو او جمعه تلاړ شه بربند جمعه تتلل او جمعه کې بربند منس کول دا ناروا دي ځکه دا خلاف دی د زینت نه خذو زینتکم رد کی پاغه خلکو چې هغه به بیت الله کې بربند توافونه کول بیت الله له زینت کې لاړ شه سیدا خذو زینتکم عند کل مسجدین ونی سه خپل زینت دار جمعات سره د دې وجنه د علما او یا په هر سجده کې یعنی چار وخت مونږ کې نو زینت حالت کې کوا دین دا معلومه شو چې هغه جوړه کې منز نه ده پکار مکروه ده چې په کومه جوړه کې تا تا د خلکو په مجلسونو کې ځان بدخکاری خیال دې کنه لکه ګوره چې تو سکلی لرازه نه جوړه بدله دا جوړه می خانه ده او چې مونږ ته پکې ودرېږي نو بس الله اکبر نه ته تړي نو ته سوچو کا چې ته چاته ودرېږي چې ته د یو معمولی بنده نه شرمېږي نو د الله نه ولې نه شرمېږي صفا جوړوا چوا او رب ته ودرېګا دغه شان درس لذي صفا جوړوا چوا او درس لاله شه امام مالک رحمت الله علیه داغه په باره کې راضي چې هغه به وینځوا ساتلې و هغه وینځه به ور سره ناشته وا څوک به چراغه او امام صاحب ته به واس کو نو هغه براله چې جی سویل غواړي امام صاحب ته نو کاغه به ویل چې زه د فقه د مسلې ته پوس کوم نو امام مالک براوته او جواب به ولندق شانه په ولاړه ورک سړی به رخصت شو امام مالک به غسل وکړل و به لامبل خيسته جوړه به واچول عطر به ولګول پټکې به په سر ک بیا بار روان شو اول ته یو زیو دغلې جوړ کړو پاغي پکې ناشته وای خوایه ته د کوم حدیث په باره کې تپوس کې نو بیا باغه تپوسو کده به جواب ورک چا ورته ویل چې دا دومره تکلیف ته ولې کې دا خو به خلک سار او ماخام راځي نو تبار وخت دومره تکلفات کې وای دا ته پته ده چې د معنی ست تپوس کې د معنی د رسول الله سلام د احادیث تپوس کې نو حدیث مال مزن راکې چې دغه شانه په دې ګنده جامو کې عام جامو کې زرا شمو په عام حالت کې د رسول الله پاک حدیث د بیانو دومره قدر او محبت او داغي د احادیث په زړه کې اشفا کې قاضي عیاض لیکلی دي یو کس ته تپوسو کلاره کې نو د یو حدیث په باره کې نو امام مالک وته ها ته مان د رسول الله سلام د حدیث تپوس په لاره کې کې نو دوره ور سره ونه یو دوره وو چې بیا د پاره داسې ونه کی نو بیا و توی ال تراشه بیا چراغ هغه سړی ویر جی ز پوی نشم اوس کور تراغ امام صاحب خپل څه طریقه کې ناشته د یو حدیث ته پوسه ته کړو امام مالک ورته لس احادیث بیان کړل وی تعالی می لګوال درکړي دي نو دا لس حدیثونه درته وایم هغه ست طالبان هم طالبانو کنه هغه ویل کاش کدی لار کې لګ ډیر وهلې وې نن به راته ډیر حدیثونه ویلې وې یو گزاری والم لسه راته ویله نو کله ډیر واله وې نو مزه به مې کوله وال برانه ارشي غوز به مې ډیر حدیثونه ذهن تراغلي نو دا ولی وال ورکول وې د رسول الله د حدیث په باره کې تمانه ولی لار کې تپوس کې ها زینت دا د هر چا د پاره د عبادت په ټیم کې ضروری دی بعض خلک په دې جمعاتونو کې دا تو پیغان راوړي کنه ا د شادو ګو تو پیغان چوته وي هغه خاص کر د مصالې نه لا جوړی کړي د مصالې لا ټوپي هغه دې لراوړي چې د چا ټوپي نه نوې دا د پسرای نو دته دا ټوپۍ او یا کې دا نور امراوړي نو دون اخیری پکې جمع شوی چې توبه نو دې چې مانزه ته ودرېږي نو خلک یې په سر کې او چې کله منځ کې نو بیا د جمعات کله په یو ګټ کې پرتی او کله په بل ګټ کې پرتی فقهاو لیکلي دي پوپټیانو چې په دې ټوپو باندې هم منځ مکروه دی خپل ځان له خپل ټوپۍ واخلا واغه په سره وا ولې چې دې ټوپۍ باندې ته غاڼې ته نزې چې دارې په سری ځان د تبت کاری بازار ل نزې چې دارې په سری ځان د تبت کاری والله ته پکې ودرېږي څنګه چې ځان له پټول دکان کې خوخه هغه ټوپۍ په سره دغه شان ټوپۍ پیدا کو پاغي باندې الله ته ودرېږي او باز یاران چې د لکه ته چې اوس بوساړه تړي چې مانزه تودریګنو یو دومره صادر پر سر نه تاو کې پټکې بوي دې صادر سره ته بیا لار کې ګرځي نه ته ځان له صحیح ټوپۍ پیدا کواغه په سره وخا عبد الله اوس باز خلک خو جده په دغه شانه ودري وي په سرتور خو مونږ کیږي دا کمی صبح سنم ته چا ویل چې نه کیږي زبر تاوان درک صرف په کمیس کې نه صرف پرتوک چې دی چولې مونږ کیږي د سړی صحیح ده مټه د دومره دومره والے مونږ کیږي کې دل بیل شه ده او په آداب او په صحیح طریقې سره ادا کول بیل شه ده په سرتور باندې مونږ کول مکروه دي فقها وایي دا مجموع فتاوا د شیخ الاسلام ابن تیم امام ابن تیمیه رحمت الله علیه اغي لیکلی دي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه یو سړی ولید چې غلام او په سرتور سر باندې ولاړو مونږه کو عبد الله ابن عمر ورته وی چې تبه د خپل مولا مخکې د څه ودرېږي چې ته څنګه الله ته ولاړې یعنی غوسه شو ورته چې الله ته ودرېږي نو ټوپۍ په سره وا ادا وسنی الکان خټول لو پران دي ټوپۍ موپۍ خو د دې په قانون کې ډوشته دی نه او یره جی په سرتور مونږ کیږي څوک نشي ثابتوله څوک چې نبی علیہ الصلات والسلام بغیر د احرام د حالت نه په عام حالاتو کې په سرتور د څه ګرځیدل کدا خلک چې ګرځي ټوپۍ په سروا یا پټکې په سروا خو لکه داسې وخت سب داسې بربند ګرځیدل یعنی بغیر ټوپۍ بغیر پټکی سرتور سر لکه چې بعضی مليان هم داسې کوي ولی چې وروره دا وې تاسو لازمی شي خو نه دی لکه لازمی خو نه دی خدا کمیس کوم لازمی نه دی بس به تاغه شانه ګرځه صرف عورت پټ ساته نور خو بیار څه صحیح دي نو دغه ته چې څنګه به ادبی تا تخکاری دا به ادبی ده ها خو خلکو لباس دی ټوپۍ په سراول د خو خلکو لباس دی پټکې په سراول نو ځان ټوپۍ سره عادت کړي دا نه چې خالی موز له په سره بیا غورځي قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم یا ولا تسرفو معنی حرام مخری حلال خری یا ولا تسرفو ډیر خوراک مکوي چې موړ یو بیام لګیای کنه ولی وای ک کور د پردین وای خېټه خو د خپل ده کنه گزاره کوي بیا به خېټه خراب شي ولا تسرفو زیاته مکوي انه لا يحب المسرفين چې دا پچا کې راشي نو کاملی یو عفت پاک دامنی دویم حلم صبر دریم شجاعت بهادری او سلورم علم هغه عام دا خبره لیکلې ده شیخ القران رحمت الله علیه وی فارابی ته دا پته نه و چې دا اصول قران کې شته چې نبی علی السلام باندې رسالت ختم نه دی او رسته پیغمبران نور راتلی شي ولی لکه دلیل سره وی دلیل دا دی چې یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم الله وی اے اولاد د آدم علی السلام که تاسو کې تاسو نه پیغمبران رال نو دینه دا معلومیږي چې د قران نه رستو او د نبی علی السلام نه رستو د نورو پیغمبران راتلو امکان شته او راتلی شي نو قادیانه زکه پیغمبر دی نو دې ته سوچ کوا خان دا واقعا د چا شروع وا د ادم علی السلام نو دې کې دا یادې چې دا خطاب د اولاد آدم ته بعد آدم د آدم علی السلام اولاد ته خطاب دی چې تاسو ته پیغمبران راشي نو تاسو به ایمان راوړی نو د آدم علی السلام نه رسته خو بلا پیغمبران راغلي دي دا غو مراد دي او دا چې ده د نبی علی السلام نه رستو پیغمبران نه یاد یغه خو قران کې صفه نصر راغلی دی چې وخاتم النبیین پوه شو کنه دریم باب دې تر سلور 50 آیات پورې په دې کې زجر دې مشرکین وتا او تخویف اخروی دې او بیا بشارت او بیا غ مکالمې دي خبرې دي د جنتیانو او د جهنميانو دیتا د علماء په اصطلاح کې تعلیق بالمحال وي د ګندل استن چې دغه دا غټ استن نه یادې د ګندل استن سم سم رنري چې ک ډاکټر صاحب لري ورکړه چې د کتار واچو کې دې شي چې تار پکې وانه چي کنه تار چولې شي نشي کنه ولی چې نظر کم دی کنه دا نه ګنې نور خطر ډاکټر دی خو لکه نظر به کمی نو ګوره اوس کته وته دا ستر کې تار واچو کمزوري نظر والا په کې تار نشي چولې نره تار نو بیا ته اوخ ته وګوره چې څومره غټ دی نو اوخ په دې ستر کې بسنګ دنه کېزا کیږي داسې بالکل نه کیږي نو دغه شان څنګه چې دا اوخ په دې سوري کې د ستنې نشي دن نه کېده نو دا بی دین خلق د چې کم دینو جنت ته نشي دن نه کېده دې ته تعلیق بالمحال وای او دلته سوچ کوا بعض خلک وای دا امکان لري چې دا ستنه وته لوی شي او دا اوخ ته وړو کې شي نو حتا یلجل جملو فی سم الخیات تر دې پوري چې دنه شي اوخ علا کبره فی سم الخیات علی صغره صحیح شو چې وخم دغه شان غټي او ستنم دغه شان وړي نو الا بچ د تلاوخ دن نشي نو دی بالا دن نه کیږي نو کله کې دی شي دویم دا جمل تک نه دی په دې کې دویم قرائت دی جمل بزم الجیم هغه غیر مشهور قرات دی خو یو قرات پکې شته نو بیا هم توجه کوو جمل ویلې کیږي هغه غټ رسې ته مضبوطه رسې دا کشتو والا سری کشته په طریقه د دې لاس په شان مضبوطی مضبوطی رسې نو حتا یلجل جمل تر دې چې دن نشي دا غټ رسې په سم الخيات په دې نری سوم د سکے دستنه کیږي کیږي داسې نه کیږي نو دیم جنت ته نشي دن نه کیږي ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار رب د ما سبق سره سده مخکی د کاپیرانو عذاب ذکر ک او د نیکانو خلقو اجرونه او ثوابونه ذکر کړل اوس هغه بحثونه ذکر کوي د نیکانو او د بدانو تر ما بینا جنتیانو او جهنميانو تر ما بینا په عربی کې د بانګي او د چرګ هغه پاس هغه قرقرې ته وای ها دا یو نیم چرګي کنه داغه په سر باندې دومره غونې تاج ولاړی داس اسرا وخه غونې تاسو د څه شی وای قرقره یو شی د خدای ته قرقره به وای کنه دا قاپ نه وای دې ته قرقره وای دا قرقره د چرګ چې دا دې تعارف الدیک ویل کیږي نو ګورا دا اوچتی په دې چرګ په بدن کې کړه زکا نو دا به اوچت زی اوس په دې اعراب بسوک ولاړی نو تر سوار لسو پورې اقوال په دې کې د علماو شته د ټولو اقوالو خلاصه دا ده چې د اعراف والا به په اعراف ولاړ ولی نو کدا تماشې ته ولاړی نو تماشا هغه خلک کوي چې هغه بالکل بیغم وي سیدا نو بیا انبیا وي پرشته وي او هغه خلک وي چې دا غي نیکی ډیر دي ښا اسه تماشې ته ولاړ نور فرض برابر دي کنه نو دا بیا هغه خلک دي او کنا دی په دی وجه دلته ولاړی چې لاورېګه د دې قاتل کلیر شوی نه ده نو بیا به دا هغه خلکی چې د دې نیکی او بدی او برابرۍ سیدا یا هغه خلکی چې هغه د سمامولی کمی د وجه نه ایثار دي نو بیا به دې په باره کې راځي چې دا باغ خلک چې نه کوي به دې برابرۍ یو جهاد ته بغیر د مور پلار د حکم نه تلی سو کوی دا به اولاد زنای او سو کوی دا خلک چې ګناونه صغیرت ډیر شوی نو بیا په دې اعتبار هغه خلک چې دا د سپلا موږ ته پښتو کې پرابلم وایو کنه د خبرې د وجه نه ولاړ دي نو دې بل بیا لا تلی نه دي نو لا تماشې وکړي نو دا تغیین څوک ځکه نشي کولای چې دا پته یو الله ته ده نو بس قران وی وعلى الاعراف رجال په اعراف بس سړی وی خدا د څه خبره چې کوي کنه د دین دا معلومیږي چې دا نیکان خلق دي ځکه چې څوک په مسله کې ساري هغه خود خپل ځان په غم کې دی هغه د اوازونه موازونه او تماشو ماشو ته نه وزګار نو د دینه دا معلومیږي چې یا انبیا دي یا ملائک او یا خ اوچت درجه والا نیکان خلق دي ها وس والله اعلم وعلى الاعراف رجال او په اعراب باندې با سړی ولاړی يعرفون كلم بسماهم پی جنی به هر یو پنه خود دای باندې د مؤمنانو بم په جنگلو کې په سپینو مخونو کاپیرانو به په تورو مخونو څه پیدا دل درکړه او دوی ممانه دام کې دی شي ما نافیه کا ایس پیدا در نکړه تاسو تاسو جمع کېدو صحیح شو خدا جمع کول سم مراد دی یو معنا جمعکم الناس چې تاسو به ډیر خلک دنیا کې ځان ته راجمع کړل او هغه ته به بیا وې دا زمونږ مرګري دی او دا زمونږ سره تعلق لري او دا زمونږ تنظیم کې دی او دی کې دی هغه د لنن پیدا درکړه د دې به هیڅ پیدا را نه یا جمعکم تاسو ډله بازی چې حق به درته خه معلومو خو دا زمونږ د مرګره نه دی تاسو بیا خلاف شروع کړ نو نن د لاګه ډلې پیدا درکړه ډله خود د دې لپاره جوړه کړه چې تر دین خدمت وکړي نو تا دې له ډله جوړه کړه چې د دین خلاف پکې کې نو الله کا دا ډله اخلاص درې معنا جمعکم الدلائل الباطله چې تاسو دنیا کې د قران او سنت په مقابله کې کم باطل دلایل جمع کړیو هغه تاسو لنن څه پیدا درکړه دا حصہ هم درې بابونه ده اول باب یو سل دوی میت پوری ده په دې کې داوود توحید بیا ذکر کوي د یو مثال په 50 میات او بیا د لایلی نقلیه به ذکر کوي د انبیاء علیهم السلام او دا دلایل په طریقې د لف نشر غیر مرتب دي دا اول درې دا واقعات چې دي دا به متعلقي د درې مې دعوی سره چې العبادت لله وحده دی چې د یو الله عبادت وکړي په مینس کې واقعا د لوط علی السلام راځي دا متعلق د دوی می دعوی سره چې ال داس شه د اتباع د منزل الله او واقعا د شعیب علی السلام د دواړو داوو سره متعلق چې هغه اتباع د منزل الله ده او دارنګي صدا العباده لله وحده هم ده او رستو به بیا واقعا د موسی علی السلام راضی هغه د اول داوی سره متعلق د چې التشجیع علی التبلیغ ده په اول داوه د ټولو ناخری واقعا ذکر کړي چې اسمان نو زمکه نه و نو خو نو ورځ و نه شپه و نو دا شپږ ورځې چرته نه رالی نو جواب ما معنا د څه وکړل چې په اندازا د شپږ ورځو کې یعنی سمره چې اوس د شپږ ورځو ټیم دی نو د کومره ټیم په لګیدل یا په شپږ لمحاتو کې علماء لیکلی دی خفیتن تفسیر خازن لکی اے سرن فی انفسکم پټه باندې دعا وغواړی زړونو کې وغواړی او بیا وی او هو ضد العلانیه د خفیتن دا د علانیه ضد دی په عام حالاتو کې دعا پټه کوا یو تعلیمی نو هغه جدا خبره ده لکه نبی علیہ السلام نه بازي وخت کې هغه شی په ښکارا ثابت دی چې هغه په عام اوقاتو کې پټو لکه کله به سبحانك اللهم په مانزه کې په زور وي سبحانك اللهم وبحمدك دا سنا نو دا خو پټ دی دا ښکارا به زکوي چې رستو خلکو ته پته ولګي چې دا د الله اکبر نه پس ویل دا پکار دی نبی علیہ السلام وی خو پټه وی نو کله به ښکارا تعلیمات وی نو کدا سه مطلب امام په یو موقع عالم په یو موقع په زور دعا وغواړي چې داخله کې یاد کی نو هغه جدا خبره ده تعلیمه په عام اوقاتو کې دعا هغه پټه بهتره ده او چغه مو وای ابن جریر دا روایت نقل کړي ابن کثیر هم نقل کړي دی د دې وجنا روح المانی لیکلی دی وی ومنها هنا قال جمع بکراهه رفع الصوت به د دې وجنا یو جمع د عالمانو دا ویلی دی چې په زور باندې ذکر یا دعا دا چې کم دینو مکروه ده بیا وی وترا کثیر من اهل زمانک یعتمدون الصراخ فی الدعاء خصوصا فی الجوامع وای ته به ویني ډیر خلک ستاده زمانه نه چې هغه په څوره زوره باندې دعاګانې کوي خاص کر په جمعو کې په ډلو چې خلک راغون شوي تر دې پورې چې پې کې تفسیر مظهری لیکلی دی ثم اجماع العلماء على ان الذکر سرا هو الافضل اجماع د عالمانو په دې ده چې دعا په پټه بهتره ده نو ذکر هم په پټه بهتره ده والجهر بالذکر بدعه په زور باندې ذکر کول دا بدعت ده او خلک اوس راغونډي موږ ذکر کو په زور والجهر بالذکر بدعه دا خو دیوبن عالم دی قاضی ثنا الله فانی فتی اغه وی الا فی مواضع مخصوصه مست الحاجه الى الجهر خاص زینو کې خیر دی لکه خاص څنګه چې کم ضرورت دی کل اذان لکه اذان چې د الله نوم دی الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله ذکر دی ټول کنه دا په زور ده نو دا ضرورت ده اقامت ضرورت ده تکبیرات تشریق ضرورت ده تکبیرات د امام د انتقال په حالت کې ضرورت ده د دینه ما سوا نور چې څومره ذکرونه لیکنه دا صحیح نه دي دا رنګ چې کله امام په مانځ کې خطا شي سبحان الله به مقتدی وي په زوره نو دا ضرورت دی چې امام لپتح ورکړي د دینه ما سیوا د حج تلبیه په زور ویل دا ضرورت دی د دینه بغیر نور اذکار په پټه بهتر دی دارنګي قاضي ثنا الله فانی پتی رحمت الله علیه تفسیر مظهری کې لیکلی دی والاصل فی الاذکار الاخفاء اصل په اذکارو کې اخفاء ده والجهر به بدعه او جهر په اذکارو بدعت ده وای جی دا ثواب دی ها بدعت کې خو تاسو ته ثواب ښکاري جهر په بدعت باندې په ذکر باندې دا بدعت دی او بیا هغه چې دینو دا هغه حدیث مراوړ روایت چې حسن بصری سی وای د پټه دعا د ښکارا دعا نه ویا چنده بهتره ده دغه وجه ده چې زمنګ احناف وای چې دعا په پټه بهتره ده او ذکر قران وای چې په پټه کوي سورته ارا په خیر کې براشي نو امین هم دعا ده او امین هم چې ده نو په پټه بهتر ده بعض یاران نور دعاګانې په پټه غواړي او امین لچراشو نو په یو خپشي او په زور وای امین کنا نو امین ویل هم په پټه باندې بهتر دی تفسیر قرطبی لیکلی دی وقت استدل اصحاب ابي حنیفه بهذا على ان اخفاء امین اولى من الجهر بها د احناف امام ابو حنیفه والا مذهب والا او خلکو او امام سے په دې آیت باندې دلیل نیولې ده چې اخفاء د امین اولا من الجهر بها لانه دعاء دا ډیره بهتره ده د زور امین نه ځکه چې دا دعا ده امام رازی په تفسیر کبیر کې لیکلی دی وی قال ابو حنیفه سلورم مسله چې ذکر کړي قال ابو حنیفه اخفاء التامین افضل امام سی وی چې امین په پټه ویل غوړه وی او امام شافعی رحمت الله علیه وی اعلانه افضل په زور ویل غوړه دی واحتج ابو حنیفه تعالی صحت قوله قال فی قوله امین وجهان په دې امین کې امام صاحب دلیل په دوو خبرو نیولې دی ویم په دې قول دلیل نیول دی چې امین کې دوه وجې دي یعنی دوه مطلب دي یو دا چې انه دعاء امین څه شه ده دعا ده او امام بخاری په خپل وی چې قال عطوا امام عطوا ویل دي چې امین دعا ده نو چې دعا ده نو دعا قران وی او دعو ربکم تضرعا وخفیا نو دعا په پټه بهتره شو وسانی انه من اسماء الله دویم دا چې دا امین د الله د نمونه نه یو نوم دی نو ذکر شو نو فإن کان دعاء وجب اخفاؤه کچرت امین دعای نو په پټه ویل لازمی دی ولی چې الله وی ادعو ربکم تضرعا وخفیا و ان کان اسما من اسماء الله او کدا نومي د الله د نمونه نو بیا هم لازم دي چې په پټه وی ولی الله وی وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفه ودون الجهر من القول سوره اعراف اخر کې راځي نو فإن لم يثبت الوجوب که وجوب ثابت نشي نو فلا اقل من الندبيه کم سے کم مستحب خشوع کنا ونحن ونحن بهذا القول نقول او امام رازی موږ هم دا وایو چې په پټه بهتر دی منګه و یره جی دا امین نه وای منګه امین وایو خو په جهره نه وایو په پټه وایو اصل کې ګوره په دې خبرو ځان پوها کوي چې کله د دوو روایتو په مینس کې تعارض راشي لکه د امین بالجهرم روایت شته اگر چې کلام په ایم شته امین بالسر باندې روایت شته اگر چې بعضی په کلام کې خو چې کله تعارض د احادیث راشي د احناف قاعده دا ده چې هغه حدیث لبډیره ترجیح ورکو چې د قران سره موافقي نو چې کله جهر مراغه حدیثو کې وخپا مراله مونږ کتل چې قران سره کم ډیر برابرو نو قران سره دا ډیر برابرو چې په پټه وې نو مونږ ځکه قران باندې عمل وکړو چې الله وایي که دعا ورته وې نو دعا په پټه بهتر ده او که ذکر ورته وې ذکر هم په پټه بهتر ده نو منګ په بهتر کار باندې عمل کوخه انه لا يحب المعتدين یقینا د الله پاک مين نه کوي د زیاتی کونکو سره اعتدا هغه په دعا کې صدا الرافعين اصواتهم في الدعاء چې کم خلق په چغو چغو باندې دعاګانې غواړي داسې خلکو سره د الله مين نشتا صحیح شو نو دعام په پټه کوا او دارنګ چې دینو ذکرم په پټه باندې کوا یا هغه اعتدا فی الدعاء دام دا چې ته هغه شزونه غواړي چې هغه مناسب نه دام اعتدا ده بعض خلک د دین استدلال کوي په دعا بعد سنن باندې وې د سنتو نه پس دعا ثابته شوولې وې او دعو صيغه د جمع ده کوم ازمکه صفا ده بارانو شي نو پای کې فصل زرغون شي او کوم خرابې نو پای کې مارکونډې ازغیرا زرغون شي دک شان قران بیانې نو پچا باندې خاص سر وشي کې دین راشي او څوک نورم په نفرت کې شي دا دغه خلکو نقصان او ما مخکې ویلا دا واقعه د نوح علی السلام اول ذکر کړي دا متعلق ده د درې می داوی سره د صورت درې داوی وی کنه اخیری درې ما داوا و العبادت لله وحده باغی باندې اول واقعه د نوح علی السلام یعنی د دنه مخ کې لور سره نکاح جایز و او خويند سره نکاحګانې جایز وي په پوګانو ماسیګانو سره جایز وي د دنه پس بیا د نکاحګانې حرامي شوې دي او اولنې غنبی دی چې په امر بالمعروف او نهی عن المنکر دواړو لګل شوی د دنه مخ کې منکرات نو صرف د نیکو ترغیب با پیغمبرانو ورکاو بیا چې شرکیات شروع شونه د راغه په امر بالمعروف او نهی المنکر دواړو باندې د دې وجه نه چې کله د انبیاو د دعوت سلسله شروع کړي نو د نوح علی السلام نه اول شروع کړي ولی ځکه د دینه مخکې پیغمبرانو دعوت چلولو واغه صرف د امر بالمعروف او دا اوس چې دینو د د دعوت امر بالمعروف نهی عن منکر دواړو نو ځکه د دنه سلسله شروع کړي نوح علی السلام نوم دی نوح بعض علما وایي چې د خپل نوم دی عبد الغفار خو قران چرته عبد الغفار نه ذکر کړي قران نوح ذکر کړي نو اید عبد الغفار خپل نومو او نوح ورته زکه وای چې د قوم د پاره ډیر الله ته جړلیو نو د ډیر جړا د وجنه ورته نوح ویو او یی د خپل نومو بس نوح ابن لامک بن متوشلخ بن انوخ تفسیری مدارک لیکلی دي د 500 کالو په عمر کې دی الله نبی لېګلو او د اصل نه چې دین نجارو د لرګي ډیر قابل استادو ځکه کیشته ځان له پخپل جوړه کړي و ډیره مزیدار جوړه کړي و اوله کیشته د جوړه کړي دا هغه بدعتيان چې شومې او سلوختې به خوړلې هغه وې د اشاعت ولا بدعتيان دي الکه د بدعت دا ټکه د تچاو خو دا خو تاسو اشاعت نه دارت ده او الحمدلله بدعات د دې ملک نه ختم چا کړل هغه شومې څه شوې هغه سلوختې څه شوې هغه چې درې دواګانې بم کولې هغه څه شوې هغه د جمعې شپې هم څه شوي هغه درويشتم هم څه شوي هغه څومره بدعات په دې ملک دا غیرت خو اشاعت التوحید و سنت کو دا جماعت دې چې د بدعاتو نه خلق خلاص کړی دي داغه جماعت دی چې د شرکیاتو نه خلق لاس کړي نن مشرک وای دا دا چې کم دینو دا بدعتیان دی بدعتی وای دا بدعتیان الکه زمنګ د اشاعت دا یو خبره بزو کوم انسان کمزور دی عاجز دی ډیر ګناګار وي خو الحمدلله په دې جماعت کې مشرک او بدعتي نشته دی دی د شرک او د بدعت نه نفرت دی دی جدا شوی د نور نه پدیری چې شرک او د بدعت سره نه لګی دا نو دا اوس مونږ ته مبیدتیان وې دا هو که وشمارو نو توبه ها الله الله غیر ضروری مسئله چې دا غي نه پس قبر کې تپوشتا نه راغه ضروری دی غیر اغستی دی او غیر خلکو ته دی اولوی دغه ته جوړ کړي ولی چې هغه زاړه بدعات په پټ کی نور څه مقصد نه دی هغه زاړه زخمونه په پټي چې هغه زړې خبره له خلکو نه یې رشي نو دا ابن کثیر لیکلی دی چې همیشه د بدکارو خلکو د پاجرانو عادت دی چې نیکانو خلکو ته گمراهان وي د نوح علی السلام قوم نوح علی السلام ته وي ان لنراک فی ظلال مبین یقینا موږ وینو تعالی را په گمراهی ښکارا کې بیا ځان له وګوره سوره احقاف یو لسم آیات کې نیکانو ته به گمراهان ویل دارنګي سوره متففین آیت نمبر 32 کې او بیا چون کې داغه نسل سیوا شو نو هغه ټوله قبيله او نسل ته به عادیان وي عاد به وته وي عاد ابن ارم ابن شالخ ابن ارفخشد ابن سام ابن نوح عاد بن ارم بن شالخ بن ارفخشد بن سام ابن نوح دا د عاد چې دینو دا د ارم زویو ارم د شالخ هغه د ارفخشد هغه د سام او هغه د نوح علی السلام او دا هود علی السلام چې د دنا سب داو هود ابن عبد الله بن رباح بن الجلود بن عاد بن عوس بن ارم بن سام ابن نوح خا او سمود هم چې ده دا د یو سړی نوم او د پاغینوم باندې بیا دا ټوله قبیله بیا دیدله سمود دا یو سړیو نسب ادا ده سمود بن عاصر بن ارم بن سام ابن نوح سمود بن عاصر بن عین ارم بن سام بن نوح سمود چې دین دا د عاصر زویو او هغه د ارم او هغه د سام او هغه د نوح علی السلام او یا دویم قولدار سمود بن عاد بن ارم بن سام ابن نوح او یا علما وی چې دا سمود چې ده دا د سړی نوم نه دی خودی ته سمودیان زکه وای چې دای په کوم علاقه کې پاتې کېدل نو په هغه ځای کې وبلګي وي نو سمود د سمد نه ده سمد ویل کېږي الماء القلیل لګو بوتا په دې مینس کې یو ځای دی تر وادي القرا پورې دې ځای کې دی په آباد دی ته صالح علی السلام الله نبی را لګلو د صالح علی السلام نسب داو صالح بن عبید بن آصف بن کاشح بن عبید بن حاضر بن سمود پس باندې چې تاسو لره عذاب دردناک اصل کې دی ورته ویلا چې موږ ستا نبوت نه منو الا به منو چې موږ ته یو معجزه وره چې او موږ تخکار شي چې ته نبی نو یې څه شه د لرا وړم نو دی مطالبه وکړه وای زمنګ د پاره د بیت المقدس سره خوا کې یو غټه وا وای د دې غټې نه به موږ د پاره اوخه پیدا کړي خود سی اوخه چې هغه د لسو میاشتو بلار وي او چې څنګه پیدا شي چې بس رنگ کې لنګ شي او موږ د هغه پیسکونو موږ بستا خبره ومن ډیر غټه مطالبه وکړه صالح علی السلام پریشانو جبرئیل علی السلام تراغه م پریشانه کېګه دوه رکعات منځو کا او د رب نه سوال وکا الله به دا سوال قبول کی صالح علی السلام دعا وکړه الله دعا قبول کړه دی را جمع شو هغه راشه چې بیا نه وایي چې ګره دا تاسو وي هغه د الله په حکم باندې د غټنه الله او خرا او روانه کړ جوړه شو راوته او چرال نو یو خوا ټول کلی او خانو ناغه لوی وا او بلار به لنګ شو بچی راوړ او دا غلام سره د پي پکې دي دې ته ویلې شو چې تاسو به د دې پیس کوي او دا پرې چې رزمکه کې ګرځي او ځان له خوراک سکاک کوي د دې علاقه کې تاسو ته خما ویلي چې وبسوي کمې وي نو دی اوخه بډيري وبس کړي نو ته تقسیم او کچ یو ورځ به دا اوخه وبس کی تا ځان له لوخي موخي ډکوي هغه به تاسو ځان له کور کې سکی دی ته بچی نه پرې دی چې هغه ټولی وبداس کی او بل رز به تاسو او تاسو ساروي دا وبس کی نو یو سور از خدا ترتیب وچلید د ویل دام ځان له سکار کتل دی بل رن ټوله دا اوس کیو بیا ټینګ نشو نو هغه وخه زخمی کړه نو معجزه وا چې داغه بیزتی وکړن الله په عذاب راوسته صحیح شو دا بدبخت راغې او د اوخه زخمی کړه او دا غې ناغه بیا مړ شو خدا ټول زکه یاد کړل چې دا ټول په خوشاله یو بو تو لیره خو زما د زړه کار دی کړی دی ښا بل بو تو لیره که زما و تړې داړه کې د چمړه کومه خو بس تا زما د زړه کارو کدی په خوشاله نو ټول ته نسبت زکه کوي دلته وی فاخذتهم الرجفه دای لره زلزلی ونیول او سورته هود لګ راواړه وا وش په تایت دا واقعات تم راضی دولسمه سپارا سوره یهود آیت وش پیتا ستا سات په مخه پراتو دلته مفرد دلته جمع ده نو جواب اصل کې دیوانه راغله د عذاب د زلزلې خدا سویحا د زکه ذکر کړل چې لانه صواح علی صالح دی په صالح چې غیستوي نو جبريل په دې چغه واله نو دلته وی چې فاصبحوا فی دارهم اول ته فی دیارهم دلته مفرد دی ولته جمع ده دا ولی نو ما ته ګورئ په خوانی طریقه به دا و تاسو ته ما ویلیو چې دغه دا جلسه کله به یاد کو دې کې ګڼ کورونه دي کنه خو یو بدسیو چې د ټول کلی نه به یو دیوال تا او بارو بار پای کې دنه به بیا بیل بیل کورونه او کوسې به وي او لوی قصه به ولارې به وي خو یو به د ټول کلی نه سو بارو بار یو دیوال تاو دغه دیوال به دې د پاره او په خواني خود څه کار نه ولګر دی چې سو په منګ باندې حمله ونه کې د شپې نو هغه به د خپل ځان د حفاظت د پاره نور لارې بند وي یو دیوال به پاغي باسو انسان به پګرانه را ختم نو په ور کې بچو ګیدارو یا به ور بند چې څوک نشی راځي او کلی کې دنه بچایو بل تسنه وي نو دا دار چې ویلې کیږي مفرد نو دینه به مراد ټول کلی شي او دا ګوی چې د دیوال نه دنه ټول یو کور شو کنه نو د کلی کې دنه دینه سکور پراتو او چې کله دیار شي نو ټول خو په یو کور کې نو جمع کنه بیل بیل کور او کوټې وي د خلکو نو په خپل خپل کور کې دنه دنه چې دنه یو نسکور پروتو نو په دې اعتبار کله دار شي کله دیار شي خیال لري لکه مثال په تور باندې الله دې عذاب نه راولي الله دې مصیبت نه راولي اوس چې ده څوک وی چې په جلسې کلی باندې داسې مصیبت راغله دی عذاب راغله دی کلی باندې نو کله عام شو او په کور کې دنه دنه یو یو کس چې په عذاب کې مبتلا دی نو دا ځان لزان لشو نو دغه شان دار ټول کله او دیار خپل خپل کور وی ګوره کنه جی وی دی وی چې مړی ناوري وی صالح علی السلام دې مړو ته لګیا نه دی فتولى عنهم د دین واوړې دا وای ما تاسو ته رسالات الله احکامات رسول خو تاسو نه خوښوي یا لکه نو ته خوال توې چې د زمکه د پاسه پروتي نو د ته روح نه واپس شوي بیا د زمکه نه لاندې شنو بیا روح واپس کیږي نو دا خو د عذاب سره ډایرک څنګه داسې وشو او ال تتوي چې صرف نیکان خلک یو دا خو کافرانو خیال دې ده کاپیرانو واوریدل اصل کې په دې باندې ځان پوي کا هر خطاب مستلزم سے مال را نه دی هر خطاب مستلزم سے مال را نه چې دې قاعده باندې نه پیږي نو بیا به تدا هم وای چې ګنې هر شی आवाजونه اوري شاعران په خپل کلامونو کې هغه د دیوالونو سره خبرې کړې دي ها هغه چې کم دینو کانو سره خبرې کړې دي هغه د زناورو سره خبرې کړې دي ها الا یا زبیات القاع قلنا لنا الیلا یا من کن ام لیلا من البشری شاعر لګیاره او هغه چې دینو اوسو سره لګیاره خطاب کوي نو لکه دا اوسې بر د په خبرو پوي دینو اے د قام مقام اوسو ما ته پرشتیا رشتیا وای چې زماله لاس تاسو د جنس نه د کد انسانانو نه ده ولې دیم ډیره خسته وي دا اوسې خولي کنه الا یا زبیات القاع قلنا لنا الا یا من كنا ام لیلا من البشری نو دا څه مطلب چې هغه د په خبرو پوي دی تب بیا دا وی چې زناور د انسان په خبرو پیږي ځکه شاعر سره خطاب کړي نبی علیہ السلام ګوتې توي هل انت الا اصبع دمیتی وفي سبیل الله ما لقیت نو دا ګوتې به خبر اوري ځکه به وته داسې وي حضرت عمر حجر اسود توي والله اني لاعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر نو حجر اسود به اوري نو ای به غوګونه کې دي شي دا خو عجیب خبره دی خطاب مقصد بعضی وخت کې ندا ندا د حسرتي بعضی وخت کې سامعين خبرولي بعضی وخت کې خپل یو تصوري لکه شاعر وای چې حتا امر علی الکنیف فقال لي اموالهم ونوالهم عندي زداغه غټو خلق په باترومونو تیرې دمه غټول کور خو ختم شوی کني سوق پکې نو حتا امر علی الکنیف فقال لی زه دا غي په باتروم تیرې دم نو هغه راته وی چې هغه خمړ دی خو هغه چې سي خړلې ودل تیر غورځولې دا وسه مطلب باتروم خبره وکړي یا سړی یا حزنو دا خطاب مستلزم سے مال رنئی نو دا خطاب هم ندا د حسرت دی ته ویلې کیږي دا چې دغه ناغه شیخ سے بکله کله مثال وی وای یو زمیدار سړی خر ساتلو اغه نه په غرب غر نه بیچدنو پاغه کانی را چلول خلکو له په کرایا نو د خر کې زد ډیری کنه مشهور دی په دې نو دته بوره ډکه کړي وا او دا چې دینو په غر کې را روانو نو د دې داسې کند طرف تخپو خویدا زه خطرناک ولاندې لوی کند و غر کې نو دا زمیدار دا مزدورکار را منډه کړه او د کند طرف ته اودرې د چې د خر لدی کا ورکی او د اوچت زیته را اوچت کی نو په دې کې تاسو زمیدارو خیال کړی کنه دې کې دا مصیبت دی چې تو ته کم طرف ته دی کور کې نو دا بم تا په لزور کې نو هغه مخ په کله کې کړو د په لزور شروع کړ نو دته خوشاته زیر وانو د زورونه کول خو وسه ونه شو نه ځانې ته بچ کې چې ما ونه ورځي کته نو خر خو زور کې چې دې ته روسته شو نو هغه بس غرق شي چې کته پرې ور بورم په د پاسه وا لو لاندې کند کې وغورځي دا غریب رامن دی وی چې وی چې غرق شوم تبا شوم خر مې مړ شو چې کله راغې نو خره چې دین واغه اوس سټه مات دی او سترګې دونه دونه راېستې دي او مړ دی نو دا سړی را منډي وي او په ځان رايي خري جاړي چې د خر تر نږدې شوی ګوره ما د سره خ کول ما د کندې نه بچ کول او تا کندې ته زورونه کول کنه ما سره د عزت کوو اوس به پړه کې وې چې تا خ کول او ما بد کول خو هغه وخت درنه تیر شوی وای شو دا دانه چې دا خر د په خبرو پیږي خو د دې مقصد څه یعنی اسه هغه خپل تاو یستلی غوسه یستلی زمیدار وای پریوته په غر کې نو مړو نو دا زناور چې مړ شي کنه نو کستا سو خیالي د سترګې د سبټي بټي راوتی اکثر کلاوي نو دې راغې نو وای مړ دې دا او ته غریب ډیر خپه دی چې وای مې مړ شو د سترګو ته چې ولو قتل دونه دونه کلاو کړی دي نو دی وته وی چې ګوره اوس د دونه غټه غټه سترګې کولاو کړې دي کدا د پجون غړاول نو ولې برغړې دي هغه وخت در باندې سترګې پټې وي نو اوس د دونه دونه رئیس دي دا به د پجون غړاول نه برغړې دي دا کلامونه ټول د حسرتي نو نوح صالح علی السلام دا ندا ندا د حسرت و چې ما خود ته ډیر میانو کو غنم منو دقه شانه خې و چې غرق شي او یا دا دا چې دا کلام په وقت د نزول د عذاب کې وو هغه وخت لا دی ژوند دیو چې دا کلام یې کړي دلیل سره سورته هود راواړه وشه سوره هود آیت نمبر وګورا 66 Thank لوط علی السلام په باره کې اخاهم ونوي ځکه دا د دې قوم نه نو لوط علی السلام دا د ابراهیم علی السلام وروارو لوط ابن حران ابن تارخ ابن آزر دا د حران چې کم دینو زوی او د لوط علی السلام او د ابراهیم علی السلام دار واره کېده او سورت شعرا کې براشي آیت یو سل شپګویا کې چې د الله پاک اکی تلې غلو سشتا اکا نو باز علماء وایي چې د دوه علاقو ته تلې دي مدین او اکی دواړو ته خو بیان د شعیب علی السلام چې وګوره نو څنګه بیان چې مدین کې کړي دي نو هغه بیان په ایکه کې هم دی بیان یو د نمونه سره بدلیږي نو علما وی چې اصل کې دا دواړه یو ځای دي دا ایکه چې دی نو دا داغه ټول علاقې نمو او دا مدین په کې د خاص ځای نمو نو کله چې ایکه یاد شنو هغه ټول ملک او کله مدین یاد شنو هغه خاص ځای شی یو دی لکه مثال په تور باندې ثوابي دا اوس په خیبر پښتونخوا کې یو علاقه ده نو کله وی چې دا عالم په خیبر پښتونخوا کې او کله وی دا عالم په ثوابي کې پر خونیشته غنه خیبر پښتونخوا ټول ملک صوبه او ثوابي پکې یو خاص ضلع داسي نو ځکه د دوی په دې بیان کې ګوره د توحید د بیان او د شرک د رد سره سره د ناب تول چې کم دینه د بیمانه ردم دی چې ناب تول کې کمې زیاتې مکوي ځکه په منډایو کې اکثر دا قصې دي شعیب علی السلام قرطبی لیکلی دی یقال له خطیب الانبیاء د دتا خطیب الانبیاء وی دا ولی لحسن مراجعته قومه چې قوم سره په ډیر ناشنا طریقې باندې مراجعه کړې ده ابن کثیر لیکلی دی د خطیب الانبیاء زکه وی چې لفصاحت عبارته چې ډیر فصیح عبارت په بیان کې ویلې ده او دارنګ ډیر خيستا کاملی طریقې سره وعظ کړي د شرک رد کړي د توحید بیان کړي د رد د منکر کړي چې هغه نابتول کې کمې زیاتې ده شعیب علی السلام د د نسب شعیب ابن میکیل بن یسجر بن مدین بن ابراهیم او دا مدین چې د دام د سړی نوم دی د ابراهیم علی السلام په اولاد کې راته دا داغه نه د خلق سیوا شوی دی بیا ټول ته بیا مدین وي نو شعیب بن میکیل بن یسجر بن مدین بن ابراهیم او سو کوئی دا شعیب علی السلام دا د ایوب علی السلام خورایو ها او نور نسبونه علما لیکلي دي سو کوئی شعیب ابن عیفا بن یوباب بن مدین بن ابراهیم ابن سمعان وی شعیب بن جزی بن یسجر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم دا ټولو ته شامل شو مکه نه په هر لار چې تاسو يروي خلق لره او بندوي خلق لره د الله د لارې نه هغه چالره چې ایمان راوړ دې په الله یا په شعیب علی السلام به زمير دواړو تراجي کې دي شي الله یا شعیب علی السلام وتبغونها عوجا لټوي تاسو دې لره کوګواله چې شبهه د خلکو لکه چوي یاد کې د الله نعمت کله چوي لګ نو زیاتې کړی نو یو جواب خدا دی چې ترسو نبی ته نبوت اواله شوه نه ما خو دعوت نه شروع کړي کنه نو قوم ته پته نه نو د قوم په ذهن کې دای چې ګنې دا زمون په دین وو خو اوس چې دعوت شروع کو نه جوړي بي دینه شو نعوذ بالله نو زکه وته وی چې دا سلويخ کاله مخ کې چې غږ نه کو وک شانه بیا زمون دین تراشه لکه دای دا خیالو چې دا زمون په دینو حالان کې نبی پیدایشي موحدی او دا د وریځ عذاب خو په ذکر راغلی او چې دی ویلی چې موږ باندې د اسمان نه تندر راو غرزوا او قسقط علینا کسفا من السما یا موږ باندې برن ټوټه د اسمان نه راو غرزوا نو دا غي مطالبه ولا منظور کړ چې ورېږي چې خم یخ فاخذتهم الرشفه پسونه ول دی لره زلزله پسو ګرځیدل په خپل کور کې لعلهم یزرعون دیر پاره چې د یاجزیو کې الله تا د نبی نه پس چې کله خلک خلاف شروع کینو الله په امتحانات راولي لوګي بیماری تکلیفونه چې دا خلق الله تعالی وګرځي نو دی ګورا نورم د الله نه باغیان شي ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه بیا بدل کوم په زید تکلیف باندې خوشحالي بیماری او غمونه او تکلیفونه ختم کو خی کو الله پاک وی کده خلکو ایمان راړ او ځان بچ نو موږ به برکتونه نازل کو نو ډیر خلک دي چې سره د دې مؤمنان دي اعمال صالحه هم کوي بیا هم ژوند تکلیف دی نو څنګه چل دی دا ولی نو دا خبره ځان سره یاد ساته قرطبی لیکلی دی وی وهذا فی اقوام علی الخصوص دا چې کم دینو په بعضی قومونو کې خاص طریقې سره الله دا قانون را لګل او جرا ذکرهم چې دا غي ذکر دل تراغلې دي چې کدی ایمان راوړې وي او اعمال صالحې کړې وي نو موږ به برکتونه نازل کړې وي باقی از قد یمتحن المؤمنون بزیق العیش کلا کلا قد یمتحن المؤمنون مؤمنانو باندې امتحان کیږي سره د دې چې مؤمنان دي او ژوند به تنګي ولی یکون تکفیرا لذنوبهم پدی باندې الله پاک د دې ګناونه معاف کړي کته وی چې پنې کو باندې خو در لکه رزق کې برکت راځي او د دې سړي رزق نورم خامت ختم شو خلک خیراتونه زکاتونه ورکي او د پردي کور کې اوسېږي خپل کور هم نشته دون نیک سړی دی نو دا ګورا کله کله د دنیا مصائب د آخرت د پیدې د پاره دل الله لوی مقام به ورکی په آخرت کې نو دا په دنیا کې په تکلیف راولي چې صبر وکړي چې آخرت کې وتلوي مقام ملاوي شي ها الله الله ا البته دومره خبره ده چې په نیکو اعمالو کې دا پیدا شته چې ستا په رزق کې کاروبار کې به الله برکت اچي کله به امتحانن نه او کله پکې الله واچي لکه نوح علی السلام نو یا قوم استغفروا ربکم انه کان غفارا او بیا چې دنو ډېرې پیدې خې صورت نور یو نوح یو لسم آیات کې لکه د الله سره غټه غټه وادي وکي کدی مصیبت نه د اخلاص کړو نو موږ بستا داسې شکر گزار شو داسې چې خلاص کې بیا غ وعده نه مني سورته یونس لګ راواړه وا آیت 22 کې وګوره شابه نه سورت یونس یو لسمه سپارا دو اشتما یاد پدې کې بیان دی د تثبت د موسی علی السلام او دې کې مقصد تشجیع ال تبلیغ دا چې دا سه مسله بیان کله ک موسی علی السلام چې بیان کړی دا دا واقعات موسی علی السلام بیا پشپغو مقامات تقسیم د منګو وضاحت کو من مجموع علم القرآن علم قصه موسی د قران د علم نه داغه د مجموعین داري چې د موسی علی السلام په قصه پوه شو نو ته په قران پوه شو خو د موسی علی السلام واقعا نور صورتونو کې مختصر ده او سلور مقاماتو کې تفصیلی ده هغه تفصیلی مقاماتو کې یو دا صورت دی چې دلته واقعا د موسی علی السلام تفصیلا خو ارزه کې د تفصیل جدا جدا انداز دی دلته واقعا د موسی علی السلام تفصیلی ده نو خاص کر بیان د موسی علی السلام فرعون ته ذکر کی چې هغه تفصیلا ذکر کړي دی دویمه دا واقعا راځي سورته طه کې نو سورته طه کې د موسی علی السلام واقعات تفصیلی ده خو الته هغه خبره په کې زوایي ذکر کوي او وضاحت سره چې موسی علی السلام ته الله پاک په لار کې پیغمبري حواله کوله او بیا دا واقعا سورته شعرا کې مرাজি تفصیلا التا مقصد حکم د الله د موسی علی السلام ته پتور کې سلورم سورته قصص کې راځي پای کې مقصد بیان د هغه حالاتو د موسی علی السلام د قبل الولادت د ماشوموالي هغه حالات چې څنګه د فرعون کور ته راغله دی واغه څنګه کور کې لوی کړي دی الته داغه خبري تفصیل ډیر کوي بیا نو په جدا جدا طریقه باندې وضاحت دی سیدا موسی علی السلام تلو بیا آیاتنا پن دلائل زمنګ اله فرعون فرعون تا وملئه یو داغه غټانو تا فظلموا بها پس ګور دلته یو سوچو کوي چې موسی علی السلام خو یوازې نه وکنه ولی هارون علی السلام هغه سره نو پیغمبر هارون علی السلام کوم الله لګل خو موسی علی السلام یاد ک زکه چې اصل نبی موسی علی السلام هارون علی السلام د موسی علی السلام په دعاګانو باندې الله نبی جوړ کړو هغه ویلو چې الله زما سره ملګری په کار دی دا هارون علی السلام د الله چې را سره شینو خدا هغه معاون یو قسم ثم بعثنا من بعدهم موسی بیا لګل موږ پس داغې نه موسی علی السلام پیاتونو زمنګ فرعون ته او داغې غټانو ته فظلموا بها سوال راځي چې فظلموا کې د بها کې ضمیر چا تراجه دی په چا یې ظلم وکړ د فرعونانو نو یو قول دا دی چې وای چې په موسی علی السلام یې ظلم وکړ نو بیا خو بها پکار نه دی بیا خو به پکارو یا بهما پکارو او کچر تزامیر راجی شي آیاتونو ته معجزات ته نو په معجزات څنګه ظلم وکړ او دویم دا لاسو د یو تر دې ترخ نه را بار ک نو تا به ویل چې ګنې تک سپین پړق وای برګې مرز پینو چې بیا به ترخ کې دن نه کړو سم بشو چراو به بس او داغه مشهور خبره تاسو ته بیا دي دلته وی چې صوبان دا اجدها وا دق شان بیا سوره شعراء 32 کې مرাজি چې دا اجدها وا صوبان خو سوره طه کې وای چې حیتن تسعا دا څه شوا دا یو مارو چې منډه والے په سوره نمل کې او په سوره قصص کې وای ک انها جان نمل لسم آیات او قصص یو درس کې وای چې دا څه شری نره مار دی نو اشکال دا دی چې کله وای غټ مارو کله وای نریو کله وای صرف مارو نو دو جواب کو ګوره ماته یو دا چې دا حالات جدا جدا وو کم ځای کې چې الله پاک نری مار جوړ کړو نو دا هغه حالت چې موسی علی السلام له الله ټریلنګ ورکو چې دا ستام ساده او دا غورځونو مار به جوړ شي کنه نو مار ته جوړ شو چې مار یې ولید نو والله مدبرن ولم یعقب او تختې د نری مارو چې وی دي د منډې کله کله غټه بلا و نو هغه ځای کې ته الله غټ ځکه نه جوړو چې دی ونه یریږي نری مار ته جوړ کړ او چې کله د فرعون په مخ کې غورځاو نو بیا ته څه جوړه شو اجدها جوړه شو دا یو شو دویم دا چې شی دیم دغه یو خو کله جسم ته اشاره کوي کله صفت ته اشاره کوي شیخ او حیا مار خو ګوره چې غټ ماری کنه نو هغه ډیر په مزه مزه باندې رواني راسي رو رو رو رو رو رواني او چې نری ماری نو هغه تیزي نو دا مارو د جسین غټ اجدها و صوبان خو مزل به د سکو کانها جان تب ویګنه کې دا سده نری دی قران نه وی چې نری او کانها وی په مزل کتاب ویلګنه کې نری مار دی نو بدن نغټو او سپیډ پکې تیزو لکه د نری مارو دا معجزه وکنه خبره اصل کې کړي و فرعون او دا غتان لري دا خو د بادشاہ نو کرانی کنه چې بادشاہ سوي نو دای ماغه وای نو بیا دیم دا وی چې دا جادوګر دی بیا به قصه کوله و یو خانو دا غسر نو کرو دواړه په سفر باندې لاړل ښکار باندې ښکارې کو دی خوږي وګي سړی باندې هر شي خلک سړه ډوډۍ وته کېدم وې ډېره مزه وکړه او چې موړي کنه نو هر سکه به بیا نخري کې دا د تور پخ کړو دا د سپینه پخ کړی او د کړي دا سیوا کړی او د کړي دا کم کړی چې کله یو الک په کور کې دا نخري کولې پوجا چې د بار کار کړی دی ها بارې ډوډۍ خړلې د اوس کور کې ډته نه کې بیا سي اخوا دی خوا پکې کوي نو هغه خان چې ډوړې تکې ناس دواړه وږي او خزانه موړ نو دې باتینګړو ډیر خوند وکړ نو دا خان ویل کړه دا باتینګړ خوم ډیر خشه دی ډیر مزه کوي ښا نو هغه نوکر د باتنګړو په صفت راولګي چې سونه صفت د وسه کېدو نو هغه وکړ دې کې دا کار دی دا پیدا ده دا پیدا ده ډیر تعریفونه ولا وکړل نو چې کله ولا تعریف وکړ نو د ساده سړی مخ کې وګوره د شي تعریف هم نه کې ښا اته بیا غلط مطلب وایي هغه وی جوړیدای ډیر خوخت نو بیا بل ورځ بیا دا خان راغلی په سفر انو نو کرم سره ماغه دی بیا وی راځه لکه غزمیدار خواله به ورشو غب شپ بو زولګو خوشاله بشي خو په دې ځل ستړیم ډیر نو ماړو مو نو زمیدار ول بیا ډوډۍ راواغستا نو کور کې خزه توي باتنګړو لا پاخه کا ځکه چې بل پیری ډیر په مینه خوړلې نو بیا ول باتنګړ راوړل چې باتنګړ راوړل نو په دې ځل خدای ماړو نو ډیر خوان دی ونک نو دا خان او توي چې مړ روزانه به تنګړ پخې دا خو ډیر بیکاره شی دی د خوان پکې نه نو حق نوکر ولګي د د باتنګړو په مزمت لګیا شو دا داس نقصان شی دی او داس دی او دا رنگ تور دی او خلپ خي او خېټه خرابې او دا کوي دا نو زمیدار غریب حیران دی دی وسوي چې زکه دا خان دی او نو خان خورسه وای کنه وای با نو دې نوکر ته زیرانې ما چې په دې خلی ول پرون صفت کو او نن د باتنګړو بد وای نو هغه ته وی چې الکه ظالمه پرون دی ول صفت کو نن بد وای هغه ته رو راز استاد باتنګړو نوکر خونه مزه د خان د خلی نوکرې ما چې خان سوي نو زبداغي صفت کوم چې دا وی خده نو زبې خیادم چې دا وی بد دی نو زبې بد وی نو دا تالی سټی چې دی کنه د د فرعون د خلینو کرانو چې فرعون به ویل خده نو دی به ویل خده چې فرعون به ویل نه دی خده به ویل چې هغه وی ساحر دی نو دیم وی ساحر دی صحیح ده وی غټانو د قوم د فرعون نه ان هاذا لساحر علیم مولا چې تجمعات کې امامو نو چې ته ویلو چې زما ساق خوخي کنه نو مقتدیان واورې د وې د استاد جی ساق وخی ذکر ته هم چې باز زړی مخ کې تعریف مکو دی یو شي نو هغه واورې دل چې زمونږ د استاد ساق ډیر خوښ نو هغه له په نمبر ډوډۍ راتله یو کور نه بل او بل نه بل نو ار یو بچتنو چې ساق به مونته بل شي به نه راو ساګه په دومره ډیر ک چې غریب ته نفرت پیدا شي ما بل مقتدی ته وې ته سکه نن ستا نمبر دی وای او ته په سکه چې زیبو ما بل ک ساګ براوړې او بیا به په خیر مال غراواله په کوله واچو زب بلار شمال ته به وکړم وښوي ځکه چې ته باسم ساګ راوړې بل څه غوته نه راوړې نو دا که یو سړی او شی په ورمینه باندې وخوړه نو د دې به دا مطلب نه چې ته ته روزانه غږ ده چې روزانه خ خوراک شي دا غې نم نه پرد شي نه لکه زمیدار خو ته ته بل شی وس کېده کنه هغه ساده واغه ویل چې پرونی باتنګړ غړل نو بیا باتنګړ وېس خاجي غریب سړی سره یارانه او دوستانه کوونو عزتمن به او چې د خانانو سره د دوستانه شوي نو بیا سي خان سره چې ورشي کنه پنځپیر شیخ صاحب رحمت الله علیه به فرمایل و چې ورشي کنه ډیرې لا نو تا ته وې لکه دلا ډیر وخت پس را دي اول به ته دلو وي په خپل ځای کې او ګور هغه به کټ نه را کوزي کنه خان دی کنه نو ته بر روانه ملما بم ته او غلب ورزین لاس به ولا ورکی لکه دا تاول خپل عزت ته وګوره چې ته ورځې او د کور مالک له لاس ورکې حالان کې تعالی غل پکارو چې تاته خیر علي وي نو بیا تا ته بالغ نګدي تا ته چې بالغ پروتي نو تا ته وی دا بالغ خوراړه د خپل تر لکه یو به سر ته کې خدای بل بخپوت او تب دغه جانا کې بیا ورته لکه پلاني یره دا منګه خو تازه وبونه راډکا نو په کار داو چې تاله وبراغستې وي نو تا ته وې دا خو راډه کړو په تا به راډه نو بیا به پلانیا دا مړه دا سوی مورز دا پانی مانی را غورځي کی دا ډیره سم اسخاخ کاری دا خو لګه جارو کا نو دا تالیسه ته تل دین خپل کور کې خپل کور نشي جارو کوله داغه ډیره بجارو کوي ال تلګیا دی انو بیا به توی چې ډوډۍ ټیم شي ډوډۍ چې ورته ورسېږي سر شوی به وي کنه ډوډۍ به خوړلې و ډوډۍ تیم نه کینای ها نه پچیز کې نه په ډوډۍ خوري سي د خوشاله پلاني سره ملاقات تر او غریب سره چلار شي نو په وړي کې بده کوشش کوي چې په داسې کټ کې نه نه ورګه تلای په خورو ته به ګرمي دا واغه بوینا بالښتونه برته یو په زید وکی دي او چې د غرونو علاقو کې لاړ شي نو مشر سړی وي طالب چاپی شروع کی وې زری لک چاپی کوم ستړی شوی به د لارې زمونږه سخت دي او مړه خو چې څه شی ورکر دی کنه نو نمبر باندې کله به یخ راوړي او کله به ګرم راوړي دا وخره دا وسکا تب وی چې لکه دا زه خو دونه سړی نو ملکه دا دای چرانه سونه جوړ تب په خپل عزت پوي شي ځان نخکته سړی سره تعلق ساتنو عزتمن به نو زمون خلک د غریب سړی باندې سلام هم ناشي او مالدار ته ډیر چی چی کیږي نو ټول عمر ذلیل یو خواري ګوره ادب ډیر ښه شی دی ښا اوس په زرګونو ساحران راغلي دي شور نه جوړي او زته دغه نه کین او الله وت ایمان نصیب ک اول پکې ادب راغی د دې وجنه علماء لیکلي دي چې ادب یو کده موسی علی السلام دقه وجنه وت الله ایمان نصیب ک لوی جادو خو خو جادو کنه معجزه خو نه و منګه وه یو کړه موسی علی السلام ته دا چې وګرځه وخت پلامسا فایزا هی تلقف ما یافکون ناسا په دا بغړب کیاغه چې د کم دروغ جوړ کړی د دې هغه سحر به ختم کی یا خدا دې چې هغه سحر به تیراخ او یا دومره لوی مار چې هغه ماران به ول ټولو خوري او میدان به خالی شي دن کې څوک دی نو هغه دا خو زې مګنه فرعون ځان ته رب ویلو نو دی وی چې تا نه یادو فرعون غره مونږ هغه رب یادو چې کوم د موسی علی السلام او د هارون علی السلام رب دی هغه باندې زمونږ ایمان دی نو چې فرعون دا واوریدل نو دا ډیر ظالم خو ډیر چالاک اوس پوه شو چې هو شیخ وران شو ساحرانو ایمان راوړ نو اوس به مقابله سوکي چې مقابله خلاړه اوس نور نقصان کیږي هغه داره چې نور نور خلک به ایمان راوړي نو دې ډایرک راتاو شو او اوس دې بدنامي وای دا ها تاسو ټول یو کارو دا استاد دی تاسو شاګردانی دا چلو مونږ ته جوړ کړی دی د موسی علی السلام د حق بیان ته سوی فساد باطل پرس د قران ته او د سنت ته او د دین ته فساد وی دا فساد پلاني جوړ کړي دي او دا شر په دې کې کې دا شر دا قران دی دا وې د جوړ کړي دي کنه لیفسدو فی الارض څنګه فساد قرطبی وای بی ایقاع الفرقه و تشتیت الشمل وای چې خلکو کې اختلافات پیدا کړي هغه نو ویلی چې انا ربکم الاعلى زستا سوچت را به ما جواب ځان ته به خوده اوم وی خو په خپل به د بل خوده عبادت وم کو خلکو ته به وی زما خوده خو هغه ده خو تاسو خوده زیم داسې به نو د کوم خدای عبادت کو ځان له څه شي جوړ کړو نو یو قول دی د سليمان الیمنی هغه وی چې کان معبوده البقره الحسنه خپل غوا به داغه معبود وبس چې چرته بخښته غوا او فرعون له خلکو را واستخه په مینه به تینا غستا او دا زما خدای دی صحیح ده یا ابن جوزی لیکلی دی په تلبیس ابلیس کې وی فرعون خو به خلکو ته ویل چې زما عبادت کوي زستا سو رب يم خو پخپلا وکانه يعبد التيسا د بد چيلي عبادت کوي د په کې لګ پنبل نقشه د بد چيلي عبادت يعبد التيس چيلي ځان له ساتل او حسن بصری سے وای چې يعبد الاصنام بوتانه جوړ کړیو داغه عبادت کوي سو کوي د نور عبادت کوي نو ګوره دسه ظالم دی کنه ماشومان یادې سنو قتل ابناءهم او دا نه وی چې دا موسی علی السلام به وجه دا ولې نه وی قرطبی لیکلی دی چې دای زکه نه ویلا چې فرعون ته دا پته وا چې زما دون وس نشته چې زما موسی علی السلام وجنم په دې وس نه رسید بلکې سعید ابن جبیر رحمت الله علیه وای چې وکانه فرعون قد ملئ من موسی رعبا فرعون د موسی علی السلام نه ډیر زیات یریده ځکه د خو سره کور کې لوي شوی وکنه خو یې ورته معلومو نو دی به ډیر زیات یریده وای فکان ازار اهو بال کما یبول الحمار وای کله چې به موسی علی السلام ولید نو د یری نه به فرعون نه امتیاز روانې دي دا بعضی بیماری په انسان کې کنه چې یره پراشي نو اول ته امتیازي سي نو دا ما چې جمعات کې ماشومان ته سبق خو دا نو بس باز ماشومان لچ به ملخ تر خلاصول نو مې جمعات خانه کې نو هغه ته به ویل تر پیزار ځای لاړ شه ال ته ودرېګا نو بیا به مولا گزار ورک او گزارم ګره زما ما ډیر وال نه دی کړی زری قاریانو ته وسم وېما وال مکوي او په والو باندې ماشوم نه سميږي ماشوم په اخلاق او په خيسته طریقه اسی به ما سره لخت وا خو وال به ډیر کم ما چې به ډیر وسراله نو بل چونډي به مې په لګول ها نو دا بعض انسان کې دا عادتي چې د یره پراشه نو امتیازي تیزي نو کې د شي فرعون کې دا بیماری و انو هغه وخت به علاجم نه ونو نو فرعون بچ موسی عليه السلام اولی د قانون بالا کما یبول الحمار لکه د خربت امتیازي په ولاړه روانه وي او بیا به جدنو منډي والي الله قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم عارف شیخ صاحب رحمت الله علیه هغه ویل په سعودي کې یو کس مال د مناظرې چیلنج راک مال ایران کو هغه وخت کې شیخ عبد السلام صاحب هغه می شاعت کې هغه له چیلنج ورک نو هغه ماته چې دا پلانې خو ما پس لګېدل چې ما سره مناظره وکړه وای ما ورته ویل چې تم علمای پاکستان نه راغلی ته مناظره مکوا او زب مناظره وکړه چې دا خو ډیره ښه خبره ده نو ما سوتم لاړو دا غي زیل تیرې لا او کې ناستو وای ما خپل خبر او کړه او چې دغه سړی نمبر راغی اول خو ډیر نیغ نیغ لګید کنه چې نمبر راغی نو ټول داسې ریګ زیدا نو ما ویل چې ولی نو چا ویل چې د په ولاړه خبره نشي کولای وای مال چې خیر دی چې په ولاړه خبره نشي کولای نو کرسي ولا راوړی کرسي کې دی کینی خپل خبره دیو کې څه خبره خونه ده نو کس لاړ کرسي را واغست نو کرسی ولا راوړه خو دی روا خلک ډیرو داسې تنگ تنگ موږ ناستو دا شیخ عبد السلام صاحب رحمت الله علیه وې د کرسی سره نږدې ناستو انو وې د ته چې زویم وایا د اوس خاموش دی وغږ نه کوي و چې لږ وخت تیر شونو میتیاز را روان شو د کرسی نه نو شیخ عبد السلام صاحب دا نستونه وای په پیازو لون شو هغه د نستونه ځان لري نیولې او لاړ په بیت وینځ هغه دیرم داسې لمده شو په میتیازو هغه میتیاز خالی وکړو نو ریسم ونه ویلا خپل مدعی ثابت نه کړل ها نو دای په بازي خلکو کې دا مرز ولی استاد بیاست نه مخکې مونږ ډېر تکلیفونه برداشت کړی دي بنی اسرائیل یاد ویلا او استاد راتلو نه پس مونږ برداشت کړی دي پروا نشته مونږ عادت یو سبو کی دا مخکې تکلیف سو هغه داو چې موسی علی السلام لا نو پیدا یا چې پیدا شو په دغه وخت کې واړه واړه بچي ولاله لول هغه وخت کې خلا بیان متنو شروع کړي نو هغه وخت نه موږ د دې سره عادت یو او یادا د موسی علی السلام د بیاست نه مخکې فرعون په بنی اسرائیل وبکار کو نیمه راز او ته به ویل نیمه راز به مال سرکاري ډیوټي کوي نیمه راز نه خو به بیا ځان له مزدوري او دیاړي کوي او سرکاري ډیوټي کې تنخواه نه و ډوړی بخپل خوري چې بخپل اس کوي پیسې به نه او صرف د حکومت خدمت بکوي نیمه ورځ او د ماسپخین نه بعد ځان له بیا کارونه کوي ماسپخین بیا څو کار کولای شي چې سار نه ستړی شي دا ظلمې کو اچې موسی علی السلام کله راغې نو بیا ویلا وای وس تاسو وران شوی تاسو بیا زید موسی علی السلام خواله نو سار نه تر مخامه بکار کوي او پناره به کوي او تنخوا منخوا بم نه هغه وی چې مخکې مراته تکلیف رسو وسم رسې من خو عادت یو پروا نشتا نر مرګره بیا خی الله الله قال عسى ربكم او موسی علیہ السلام عسى قریب دی خو عسى من الله واجب خامخ عرب تاسو هلاک بکی دشمن تاسو ويستخلفكم في الارض او بعد بکی تاسو زمکه کې فینظر کیف تعملون په خوا جاهلیت کې دا طریقه وا چې یو سړی به په سفر ته او جاله کې به مرغۍ ناشته وا هغه مرغۍ به د جالې نه پاسه ولا نو چې خي طرف ته بلاړه وای زما کار به سمې وخوري او چې ګس طرف ته بلاړه وای زما کار سمې نه خوري مرغۍ په ګس طرف لاړه نو دا سپیرواله او نیکپالی او بدپالی په مرغانو نیولا بیا دا لفظ عام شو هر شي کې سپیرواله غنل اغه ته تویر ویل کیږي او په اشیاو کې سپیرواله غنل دا شرک دی اتویره تو شرکن اتویره تو شرکن اتویره تو شرک سپیرواله په اشیاو کې غنل شرک دی شرک دی شرک دی درې ځل نبی علی السلام وی خدا دومره بدبخت وو چې خوشحالي به پراله وي دا زمونږ د کمال د وجنه او چې مصیبت براغه وي دا موسی علی السلام سپیره دی د چې راغله د نو د عذابونو ذکر راځي نعوذ بالله آیات مفصلات دا چې د دې عذابونو مینس کې به فاصله وا قرطبی لیکلی دی باران په وشو ډیر زیات یو قوالدار چې ورځي یو قوالدار سلوي خرځي پوبو کې به تر مړی مړی وو نو ډیر تکلیف شو دا بدنونه سم خراب شو بنی اسرائیل په کور کې به یو ګټو بم نوي د ضرورت نه سیوا او دې کورونه ډن شو موسی علیہ السلام پوه شو چې دا مونږ باندې عذاب دی موسی علیہ السلام تراله مینتونه کوي چې د الله نه سوال وکاو چې تسوي کنه مونږ هغه مونږ او موږ د باندې ایمان هم راوړو موسی علیہ السلام سوال وکړ او با الله ختم کړي کورونه وچو نو دی باندې خو مخکې قاصالی تیر شوی و کنه نو چې دومره بارانونه وشو نو داغه په وجه باندې الله خسته فصلونه را زرغون کړو مزیدار دی ویله که دا خو باران عذاب نو دا خو رحمت څنګه کولې زمکه شنه شول وګوره نو بس بیا کو پر شروع او پسلونه خيسته خيسته راو خطل مزیدار نو چې پسلونه راو خطل نو دوی مزاب په شروع شو ول جراد ملخان ملخان رالل د فرعونیانو په کور باندې چې برالل داغي په فصل نو بس اخو به بګیس شي پاتې نو بنی اسرائیل فصل د یوم لخنت او د فرعونانو پسونه به ډک دی پوښي چې دا موږ باندې بل عذاب راغی موسی علی السلام ترال موږ له الله نه سوال وکړ چې دی عذاب نه الله خلاص کی تبا شو فصلم تبا شو موسی علی السلام په بیاړه وسوځید الله د دغه عذاب نه بچ کړل عذاب ته لری شو چې لری شو نو دا دی بیا پاغه کوپر کې وردن نشو وای مړه داشته فصل موږ له ډیر کار کوي غنم ورېبل او جوارم سنبال کړ په کندوانو کې واچل اوس په عذابونو باندې موږ نه یریو نو الله په بل عذاب را وست په کندوانو کې په مګونګټیو دا سيزونه مسلط شو بدنونو کې سپګې وراله پسارو کې کونی رال بس دې عذاب راګیرو او فرعونیان غرق ډوب او بنی اسرائیل بچ دی پوه شو چې موږ باندې بل عذاب راغی موسی علی السلام ته بیا را لمنتونه کول چې الله نه را لسوالو کچ دی عذاب نم خلاص کی ګوره موسی علی السلام به بیا سوال کوي کدا پیر دی ټینګ شي صحیح شي نو بیا به دی هغه کو پر شروع کو او هغه ته ویل چې که الله رانه عذاب لري ک لنؤمنن لك ستا تصدیق کو او بل سکو ولنرسلن معك بني اسرائيل بني اسرائيل هم د سره لیګو نه به تصدیق کو نه به بني اسرائيل لیګل نو بیا الله په بل عذاب راوس وزفادع چندخانه په مسلط کړ تر دې پورې چې ور به تنور کې واچو ان غری کې یا تنور کې به ور بل کنو چند خان به ور ټوپ کنه ور به مړ شو دومره ډېر او چې یو سړی به وای کې ناستنو تر مری مری به چند خان ته راتاو شو ډوب شو پکې تو وای راغ به خیخ پروتو ښا پوجوي اچھا خبرې به کولې نو غریب روزه غونه بن کړی او خبرې به کولې خله به لګه کولاول نه چندخ به خلی ته ورټوپ کو نو هغه ویل چې دا پس عذاب شو نه ته د ورځې آرام کو نه ته د شپې او بس تش چند خان دی او چند خان دی پوه شو چې دا را باندې د خدای عذاب دی بیا را موسی علی السلام ته وی چې تاسو په کلی کې یو نشته او زمونږ کلی ته کورونه دې ډک دي مونږ نه پرمان یو دا زکه الله نه سوالو کا کدا عذاب لري شو نو بس مونږ ستا خبره مونږ بنی اسرائیل هم نسره لیګو نو دی عذاب نه الله خلاص خو بیا د ګیدړ لکې و بیا کاږه شو پوښوي نو بل عذاب په الله راولېګ ودما ویني بس کوینه به وبره واغسته تک سری ویني بوي سمندر لبلار سپینی وب به بده خو چې لپه به راډک کړه یا به تلو خیر راډک کسره وینه به تی جوړ شو چې سلا به ورتل بس ساړه بوی نه به روانو ویني وای او د بنی اسرائیل په کور کې بنو د بنی اسرائیل کور لبرال یې رجستاسو د کور نه لګي وبره کې منکر هټولې ویني ویني دي چې هغه به ولا ورک د بسنګ خلی ته نږدې کو وینه به تی جوړ شو و دا خو موږ باندې عذاب دی بیا رال موسی علی السلام چې سخت وراله نو موسی به ورته وریاد شو خو چې سخت به تلری شو بیا وینه نه مس خپل کار وکړ موسی علی السلام په دعاګانو په الله دا ټول عذابونه لری کړل خو لکه د ایمان رانه وړ حتی چې اخر الله تبارک سورت دا لاټو چې دی زکا وای ابراهیم علی السلام ته چې الله وی بیت الله جوړ کاغه ته نو معلوم دا لار او ته دی لاټو مرغی خودلې و دا بنه واجنی او سه مونږ خو چې واړو نو دا خلک بغرځي دا د لاټوان لاټوره وته وی کڅ شي لاټوره کنه دلته وته لاټوره وی لا اور ولا وته لاټو وی دا به رانیو او وجبه الکه دا ولی وې دې د خدای پاک نه رانجه پټ کړی دی الله اکبر اکل به وې دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رانجه پټ کړی دی داسې به ویل کنه نه لکه تو وې د خدای نه زغلا کول شي او یا د رسول الله نه به مرغې څنګه رانجه پټه نو دا درو کسی دي چې کوم شی منه دي نو دوی باغه وجه او یا دا خلک ایرانی سی وروره د مرغو ته تړي او پیران ختی کنه دام ناروا دي دارنګي چندخ د مرګ نه منه کړی دا وای دا چندخ چې دا وازونه کین فإن نقيعه الذي تسمعونه تسبيح د د دا ټرا ټرو چې دی کنه دا تسبیح دی ښا دا د الله حمد او ثنا وای دا څه فضل نه دی لګیا او میګی د مرګ نه منع کړی دا او دارنګي هدهد هدهد هغه مرغی و چې د په وجه باندې پوره بلقیس خاندان کله او دا سبا خلک چې کوم د ناغي اسلام ته راغلي دي نو دا د دې د مرګ نه منع راغلي ده فاستكبروا پس د ځان غټو غاڼه خ آیات مفصلات نخوي جدا جدا سلوي خرزي په کې پاسه لوا یا میاش وما كانوا يعرشون واغه چې واغه چې کم سفرونه جوړاول انګورونه سفرونه جوړاول غار سمې ولا هلاک کړل وجاوزنا ببني اسرائيل البحر سلورم مقام شروع کوي هو تاسو بر بر ګورئ زه په دې ځای به بس کو نیمه ګنټه کې دنه دنه چې تاسو واپس راغلی وي خزه کې درس ګورئ ډیر دی